هغه لیسا هغه لیسا آیت نمبر 96 پوری په دې کې بیانو د اثبات توحید دوی مېسا آیت 96 نه 177 پوری دې کې بیانو د اثبات رسالت او درې مېسا آیت 177 نه 253 پوری دې کې بیانو د جهاد په سبیل الله تعالی او څلورم مېسا آیت 154 نه تر اخره پوری په دې کې بیانو د انفاق په سبیل الله تعالی دوی چې د صورت بیان شوی درې مېشه د صورت شروع آیت 177 نو او په دې کې بیان د جهاد په سبیل الله تعالی او د مجاهد د ابتدایي منزل بیانو پکې چې د جهاد درې منازلو یو ابتدایي منزل یو درمیاني منزل او یو اخیری منزل نو په دې کې د ابتدایي منزل بیانو په ابتدایي منزل کې د مجاهد لپاره درې خبرې ضروری وي یو د مجاهد د نفس اصلاح چې دغه ته تهذیب او اخلاق ویل شي د مجاهد د نفس اصلاح او دغه لپاره لږ صفات ذکر کول آیت 177 کې انځه کې دې سره تعلق ساتل او بنځه د عمل سره دا پنځه عقیدي سره تعلق کې ساتي دي سره د انسان نه بزدلی ختم شي او دا پنځه عمل والا صفات دي سره انسان کې ایثار او قربانای والا جذبه پیدا شي بیا آیت نمبر 178 او 179 کې څلور دغه نه څلور قوانین شروع کول د ملک د اصلاح لپاره اول قانون کې صاف من ظالم دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعي چې مالونه شرعي طریقې سره تقسیم کړي د بیا په عمل کې شر نه جوړيږي او دریم حکم ذکر کولو حکم صوم لارتباط النفس چې روزه دی ونی ولې شي د دې لپاره چې نفس او تړلې شي او نفس بیا دغه نه کوي چې نه کوي په چا باندې او څلورم قانوني فکر کول او نهي عن الارتشاء د مرګ د اصلاح لپاره چې په ملک کې رشوت بند شي نو امن به راشي ځکه په کوم ملک کې چې رشوت چلیږي نو په هغه ملک کې امن نه راځي په کوم ملک کې چې رشوت چلیږي نو په هغه کې امن نه راځي نو دا څلور قوانین ذکر کول د دې لپاره ستاسو په ملک کې امن راشي ځکه په ملک کې چې اندروني امن نه نو هغه سره بیا مجاهد جهاد نشي کولی دا غس زړه نیم غړې وی هغه ویل ته کې مخزه به امن ده بچی می به امن دي دا چې څو په تکلیف ورسای نو د دې وجې نه مجاهد بیا جهاد ته نشي تللی نو کله چې د مجاهد خپل نفس برابر شي د د عقیدې او د عمل اسلام وشي او به د ملک اسلام وشي نو مجاهد په روح زبانی به جهاد کولی شي نو د مجاهد د نفس په اصلاح صفات هم ذکر شوي او د ملک د اصلاح او قوانین هم ذکر شوي اوس دې ځای نه آیت 195 نه ترغیب ورکړي حج او عمرې ته بیان روان دی د جهاد او په منځ کې خبره راغه د حج او د عمرې نو د حج او د جهاد یو بل سره ډیر مضبوط مناسبت دی او ربط دی څنګه چې په حج کې بدن کړيږي څنګه چې په جهاد کې بدن کړيږي نو داسې په حج او عمره کې بدن کړيږي څنګه چې په جهاد کې مال لګي د باندې نو دا چې په حج او عمره کې پیسې ډېری لګي او چې څنګه په جهاد کې د کافر وینه تویږي نو دا چې په حج کې د سارو وینه تویږي خلک قرباني کوي حدیث کې راځي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها د نبی علیہ السلام ته تفوس کوي وي اغل النساء جهاد ایا په خځه باندې جهاد شته آیا په خزه باندې جهاد شته چې دوی څنګه تلاړي شي او میدان د جهاد تلاړي شي ول د جهاد کوي نبی علیہ السلام متوي وای د خزه جهاد د دوی حج دی هغه جهاد چې کوم سړی وته دي د کافر سره کوي په خزه نشته د خزه جهاد چې هغه حج دی او هغه عمره ده نو دا حج چې دی نو دې ځای کې الله رب العزت فرمایي واتم الحج والعمره لله پوره کوي حج او عمره خاص د الله درزا لپاره نو د دې سره امام شافعي رحمت الله علیه استدلال کوي چې حج او عمره ټول فرض دي مونږ وایو چې دې ځای کې د حج فرضیت خو د سورت آل عمران آیت 97 نه ثابت دی حج خو الته کې وایي چې د باندې فرض دی او دلته کې حکم د فرضیت نه دی چې پورا کوي حج عمره دلته کې حکم دی په مطلب چې تا کله عمره احرام وتړلو احرام دی وتړلو د حج لپاره چې زه حج لزم احرام دی وتړلو د عمرې او چې روان شې نو څه پورا کې دلته کې حکم په پوره کولو باندې دی چې یو ځل دې شروع کو نو اوس به پوره کړي او هر څو بیا په بازار ته فرضي چې هغه صاحب د نصاب شي چې صاحب د نصاب وي روغ وي اړي ځان خرچه ور سره وي کور کې خرچه پرې خې شي سړی وي نو دا غي خپل شرایط دي هغه ټیم حج په وځه فرض کیږي نو اتم الحج پورا کوي حج ول عمره ته عمره لله خاص الله د پاره دریا کاری د پاره نه د نام نشان د پاره نه پای نو سر کوم د حج تفصیل کوي چې کچری تاسو حج ته روان شو احرام مو تړلو او اوس د احرام نه بعد تاسو ته سم مسله راغله مطلب تاسو پاسپورت کې سم مسله پیدا شوه او یا په نورو کاغذونو کې څه فرق راغو او یا د سعودیان اعلان شو چې را پاکستانیان حج ته پریدو ولا سم مسله راغله او دا زهرا اوس تړلې دي دا څنګه نیت کړی دی د حج نو اوس پس کوي دا غي تفصیل کوي پای نو سیر تم کچاري تاسو ایثار شوي د حج او د عمرې نه د حج نه ایثار شوي نو اوس په څه کې دا ځان سره قرباني اغستې وه ځکه په خوا په خلک چې حج ته تللو څاروی یې ځان سره خپل بوتلو دا خپل څاروی اغستی دی او یا تا سره بل ملګری دی روان دی تا کار پاتې شو نو هغه غو شو ولاړه نو دا هغه ته ووایه چې د پیسې والا زما دپاره به یو څاروی والي او هغه به څه په مینا کې حلال کړي قرباني به وکړي هغه خو به چاله ورکړي نو بیا به ما ته ټلیفون وکړي زه به دلته کې احرام وباسم او بیا به سر وخورم طریقه دا ده دا سر خوړل د سړو لپاره دي ښه ښځو لپاره نه دي نو په دې طریقه یا که دویم ملګری د سره ني په سعودیا کې د بل څوک وي جګه کې وي یا په بل ځای کې وي او دا غي ته تاج را رسی ته ته وای چې زما د پاره یو قرباني واخله او دغه ته کې ذبح کا د ذبح بیا احرام وباسم او سر بوخره نو دا طریقه ده د فمن کانا منکم مریضن من فمن کانا منکم مریضن هغه څوک چې تاسو نه بیمار اوس بل مسله چې قرباني لا رسیدلې نه ده او د دې حجي په سر باندې چوټ راغلو خړایله لازمي دي ځکه سر چې مات شي او ډاکټر دا پټای ولا کوي نو دین هغه کم ځای کې چوټ راغلی هغه دې خړایي آینه باندې ټکلو واځي کنه نو کوز ډاکټر وایي چې بغیر د خړایلو نه د دې سر د خړایل نه د ده د اپریشن نه کېږي د ده دا کار نه کېږي نو اوس به څه کېږي نو اوس چې داسې څه مسله را شي نو بیا وایي چې بیا به تاسو درې روجې باندې شي بیا به یو شپږ مسکینانو ته روټۍ ورکړي یا به قرباني کې یعنی دا د باندې بیا بل یو کفاره راغله د فمن کان من کوما سوچ وی تاسو نه مریضن بیمار او بیا ځان یا په دمانې تکلیفي میراثي د سر طرف نه لکه یو صحابي دی داغه په سر کې سپږی شوی او دا چې سپږی وي چې سمې تیر روانې وي او بغیر د خړایلو نه دا به بل څه علاج وو ځکه چې بارا مو ته یو ګرمي ډیره زیاته ولې ډېرې زیاتې نو بنده چې د اوبو قلت به مو مخکې اوس خو ډېر زیات دی خو پخوا به د اوبو قلت هم ډېر و نو چا به لامبلې هر وخت ویلي چې صفایي به نه شوه کېدی نو په هغه کې سپږې ډېرې زیاتې شوې وو نو وایي که چېرې داسې وي چې بس بنده چې بیا بیخي تنګ وي نو بیا ورڅه کوي نو او بیا ځان یا په ده باندې تکلیفې مې راځي د ده سر طرف نه د ففیدیتن فدیې دې ورکړي ففیدیتن فا داخل به مضبوط باندې په حلق راسه وو چې سر یو خړایلو د دې مرض د وجې نه د بیا په دې دی ورکی د سر د خړایلو من صيام من درودو نادري روزي پوری شي او صدقتن یا با شپږ مسکینانو له روزي ورکی په وخت او نسک او یادی قربانیو کیوا کټ چلے دی لاکی خبر ته خیال دی یو قرباني په د باندې راغه د څو چې د حج نه پاتې شو صحیح شو هغه خو یې لږه او دلته کیسر خوب شو نو دلته کې به بل فکره اوس که یو سړی حج عمرې ته لاړو او هلته کې لا سر خړېل نه دی او احرام یې وویستو ځکه سر خریل دا د احرام د ویستو نه مخکې دي پهله به سر خری بیا به احرام وباسي که نه اوس به دې څه کوي اوس به دې قرباني کوي یوه د دې په کفاره کې یو ګډ چیلې څه باډالۍ او قرباني به کوي او که نه د حرام د حدودو نه پسې ووتو او احرام یې وویستو سر یې وخوړلو نو بیا خپل به قربانۍ کوي د فیضا مندم نن خلک حجونو عمرو ته رواني او دا ول نه ځان نه پوهه کوي چې وای پیل لغونه قران ته کېنا او ځان پوهه کانو کال ته کې دای څه مسلې راځي نو ته بیا دغه کولې شي نو زموږ خلک چې حج عمرې ته ځي نو ځان نه پوهه کوي یو عالم ته کېني له قران ته کېني مسایل څه دي نو دای په ټول کلی کې ګرځي بخانه بغواړي بخانه را تکو حج ته زما بخانه را تکو عمرې ته زما د بین افغاني په کوم کتاب کې وي نمرو پیسا دي د دې په نمرو سره پر دې ته کړه د ساتي په ګرځي میاش مخکې بخانه را تکوه هیڅ له بسم او یا ست له حکم چې بیا را شي خیر بیا چې سره شم خیرات له وفرازي د دوه کار په کې کوي د دای په موږ د فرض دی کنه خلک چې مون سودري کې نه پیل ګرځي بخانه غواړي دا چې خو دا روزه فرض ده کنه دوغه میاشت ده او د حج نه خو بیا په دې روزه کې ډېر زیات تکلیف وي که حج کې که بنده منډه وایي نو ورسره خوراک هم کوي که نه نو په دې روزه کې نو دې روزې نه مخکې څوک بخانې غواړي روزه را روانه ده بخانه راته وکړه دا دې خلکو څه ځان له کار کتلي نوې نوې طریقې پیدا کړي او بیا دې ځای چې چا نه بخانه ونه غواړي نو هغه وایي وایي بچی وایي دا له خدای کور ته لاړه وایي یا ټول خلک خفه کړي اټول خلک خپه پرې خو نو کې دې شي دا سم کې دې شي دا کوم خپه فروت خپه پاتې شي دې دا حق بدای دي دې دې حاجی له خپل حق نه ور کړې خپل په دې راغلی دا سم کې دې شي کنه او چې لا مخانی ته په خلاف شي هغه ناروا چې وته په خانه راته کومه بس کوم شي راشي وای زما ته خدای شرانو او دا باندې ورته وای وای چې څنګه وځي وای خدای دې هډو غچ قبول وکړه او خدای دې هډو عمره قبول وکړه دا د دې په خالي دا د کوم کتاب خبرې دا خو خدای نه وي خبرې دا خو پیغمبر نه وي ټول ورخله معاملې د خدای سره ټیک ساته بدیان سره ټیک ساته چې حقوق مو هنه بیا د حج او عمرې په ټیم کې له ټول تکلیف لفایزا منتم اوس بل مسله ذکر کوي چې لار کې رکاوټ رانه په باندې حج ته ورسېدو لفایزا منتم کله چې په من شوي تاسو او حج ته ورسېدای دفع من رمتا دا چې فائدہ واغستا بل عمر دی په عمرې باندې ال الحج حج تا د محمد صلی سره واجب دی هغه چې آسان دی من الحج د قربانای نه مطلب څه چې څونه وخت کیږي نو هغه مې قرباني وکا نو د ډېر وخت کیږي او حلال کا حلال کا درې حلال کا د نبی علیہ السلام سلو خان حلال کړو سلو خان قرباني کړی دا په وخت کې دو او درې څه په خپل حلال کړی او دا باقي چې کوم دای په حضرت علی رضی الله باندې حلال کړو او کنه وخت لګیږي به د بچی قرباني وکړو حج درې اقسام دي په دې ځان پوه کړئ یو ته وایي حج افراد دا د هغه ځای د خلکو د پاره کوم چې مکه کې اوسېږي د دې چې نه بیا مخکې نه د توافونه عمرې نه کوي بس خدای راشي وقوف عرفاتو کې عرفات کې ودرېږي او مزدلفې ته لاړ شي او مینا ته بده دی دغه حج نو دلته نه چې روان شي نو احرام د حج تړي او د عمرې نیت هم پکې وي بیا چې هلته لاړ شي نو پهله به د د هغه جسمي نښې کومې ذکر شوي جوړې شوي د حجر اسود په مقام دا صحیح ته مخامخه د هغه ځای نه طواف ورته شروع کړي اووه اووه چکري وایي یو طواف بیا ابي زمزم اوس کې سنت طریقه ده بیا د دوام نه بعد بند دوه رکعاته نفل وکړي او بیا لاړ شي د صفا او مروه ترمنځ سعی وکړي او چکر وکړي چې و چکر وکړي نو بیا د هغې نه بعد سړي چې دي هغه سر وخورئ نیا ناست یې ته سرونه وته خوري کنينو هلته کې نایفانی وی باغې کې خلکو ته سرونه خوري د سړی باغې کې سرونه خوري او خوځې چې کمی دي نو دوی به د خپل وختو چې دا کومه کم ځای ده دا به د دې ګوتې نه تاو کې بس د یو بل امر چې څونه وخت راتاو شي د قوت کې بس د دې نه بعد په سړی احرام وباسي او د ښځې خو احرام وي نه د ښځې چې احرام نه ښه دی که د اسکاف په سړی دا دی د پردې لپاره په سړی په ښځو باندې دا لازمي نه دی چې خامخا به د اسکاف په سړی د اسکاف چې دی احرام نه وي د اسکاف یا د ښځې د پردې لپاره دا په سړی چې بنده پکې دا ستا بنده چې تړلې وي نو مونږ څخه ته پر کېږي یا نور منډه وي تواب کوي نو خوېږي را خوېږي چې نه په خو زمانه احرام نشته دې خبرې ته سوچ کوي باندې خلک یې را احرام فرض دی اوس بیا خره احرام خو د سړو وي چې د غدوې جامې وي یو ساده او یو لنګ نو بس دا یو عمره وشوه د دې نه بعد حاجی چې خپل جامې واچي بیا خپل توافونه کوي نفلونه کوي او بیا چې کله د حج موسم راشي د حج ورځ را نږدې شي نو دوی بیا احرام وتړي او د هغې نه بعد بیا خلک هغه میدان عرفات ته ځي او مزدلفې ته ځي او مینا ته ځي او دغه ټول احکام چې هغه د هغې نه بعد بیا کېږي بیا حج اختر په ورځ قرباني وکړي بیا شیطانان ولي او بس بیا راشي اخري کې بیا طواف یو کې طواف هغه قدوم چې ورته وایي طواف ته صحیح طواف بس حج شروع او یو دی حج کرانو چې باندې د دې نه نزي نو د حج او د عمرې یو ځای اراده وکړي چې حج عمره په دې کو د دلته کې دا په من ته متان چې دی نو د نشا کې فائدہ واغستا په عمرې باندې حج تا عمرې ته تلو حج ته مثال شو نو دی به بیا هلته کې د حج خپله قرباني کوي نو فمن لم یجد چا چې بیا نه موندله قرباني حج کې ترې نه پیسې ورکې شوې پیسې چې ورکې شوې اوس پیسې ورسره نشته دی ځکه د اختر په ورځ خو بیا روژه نه کېږي که نه نو د دې اختر نه مخکې مخکې به دی درې روژې ویسي وسبعتن او روژې اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو د حج نه یعنی د حج نه خپل کلی ته راشه خپل خاص ته راشه یا حج شي هلته کې د بس بیا دا نورې وروجي ونیسه دلته عشرتون کامله دا لس ورځې دي پورا د په دوهم کوي چې دا څنګه چې بندو وي چې په قربانې هډې لري پیسې راځي او په دې روزه خودو نه خرچ نه راځي دا دا دې نه بدل کې دي شي بل هغه یو دا لس روزي د قربانې نه بدل شو ذالک ذالک دا طریقہ لمن دا غچا د پارا لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام یعنی دا او حج تمتع چې کوم دی دا د هغه چا لپاره دی چې څوک په مسجد حرام کې نه اوسېږي مکې والا خلک دی به حج افراد کوي او حج قران او حج تمتع دا هغه چا لپاره دی چې مکې نه بار اوسېږي نو هغه به دا کوي ځکه چې دا عمرې چې دی دا خو مکې والا خلک هر ټیم کولی شي کنه نو د حج په دې موسم کې پکار دا دی چې دی بیا دغه تلور نه جوړي دا دی بهر مسافر لدی موقع ورکړي چې دای عمرې کوي کو دای هر څه کوي حج له جهان صرف راځي او باقي بیا دي دي واتقوا الله او یری غیر الله نه حج دی وکړو نو اوس په ځان باندې د تقوا لباس واچوه واتقوا الله او یری غیر الله نه ځکه چې په حج کې دا شیطان روزانه یو ویش یو ویش دغه ویش دی درې جمرات دي کنه درې شیطانان چې وته وایي یو غټ دی یو درمیانه دی یو وړکی دی نو روزانه دا یو یو شیطان په وو وکړ وړي وشتو روزانه څو شو یکی څه کنه نو روزانه تا یو وشته د شیطان وشته دی هلته خو تا ته څه نه وي په کلي کې ورځ برابر کړي هلته کې چې خلک شیطانان ولري دا واړه واړه کاڼي ځان له داسې واړه واړه دا راوالي او شیطان باندې ولي دا باندې خلک ډیر په جذبه کې لاړ شي اوس خو خلک چې دا ویډیوګانې کوي نن سبا خو حج عمره څه د خو شي ویډیوګانې د مانم روان دی او هر قسم خلک ور روان دي عبادت نشته خو ټول سلفیان دي او دا شي یو سړی حج لته لري شیطانان دي اوس کاڼې چې ولي د پس مثلا نه هغه ځای کې شیطان ولاړ دی او دی د دې ځای نه ور په منډه شو داسې تاو شي ته به ویې جوړې دغه کوي فوټبال کوي یا کرکټ والا دی بال کوي نو داسې په غوسه باندې هغلته کې شیطان چې ولي ډېر په هغه داسې څوکې په چپل ولي او داسې د سور شوي او داسې د زیات شوي او اوس مې په وخت راغلی اوس مې په وخت راغلی بي له شا به تکړه شي دا خو شیطان وي چې دشمن دې راپارولو او اوس دا سره څه مورچه شته ته چې په دشمن ګزار کې ځان خو به بچ کې که نه نو تا خو هغه وشتول ته کې تا خو د خپل وس اوس چې ته کلي ته راشې اوس څه کوې تا سره د دې شیطان نه د بچاو دپاره څه ذرایع څه اسباب شته دا نشته د شیطان نه خو بچاو کېږي په قرآن قرآن تا سره شته نه شیطان به تا اوس په شرمونو شرموي تاسو وګورئ حاجی چې حج ته لاړ شي او قرآن سره تعلق ني که افسري د نورم رشوتونه اخلي که دکانداري د نورم دو نمبري شروع کی ناب تول کې کمې شروع کی که هرې طبقې سره تعلق ساتي نو دې به هغه دو نمبري او دا هغه پیمانه شروع کی هغه رشوتونه چې هغه خلک وي د حج نه مخکې لا خو حج نه چراغ ورکړي په تلوري شو دا وری په تلوري شو دا د شیطان وشته او دلته کې بیا د سره سپورټ نو د سره بیا امداد نو چې د شیطان نه بچ شوی شیطان نه بچ بچ کېږي په قرآن په قرآن ته نه نه سوداش نه راشي ګورې یا څه د نورو په سلوري شي نو د حج نه مخکې لږ د قرآن شروع وکړه چې هلته کې ته حج په صحیح طریقې باندې وکړي او بیا چې واپس راشي د شیطان نه بچ شوی نو واتقوا الله او یریږئ د الله نه په ځان باندې تقوا لباس واچوه په ځان باندې تقوا لباس واچوه دا نه چې د حج نه راځي او بس بیا بې پردګۍ شروع شي او بیا پینټونه واچي او بیا په ټو پیس کپړو کې ګرځي نه نه داسې به نه کې اوس به د تقوا لباس په ځان باندې واچي نو واتقوا الله یریږئ د الله نه وعلموا پوه شئ چې یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی الحج اشهر معلومات موسم الحج اشهر معلومات موسم د حج میاشتې دي معلومې د شوال په اخره کې ذوالقعده او ذوالحجه دا د حج هغه میاشتې دي چې دې کې خلک حج ته تیارې کوي او رواني دي دفع من فرض آچا چې فرض کو فیهن الحج په دې میاشتو کې په ځان باندې حج مطلب قصد او اراده وکړه چې زه حج ته ځم او بس احرام یې واچولو رواني دي د فلا رفسا د بده چې ما خبرې کوي ولا فسوقا او نه به بدکاری کوي ولا جدال او نه به جګړې کوي په حج په حج کې دلته کې اشاره د ملکی خوې ده څلور قسمه خوونه دي یو د وای ملکی خوې د فرشتو چې دا بند مونږ او داس کوي د نیکي کارونه کوي یو د وای حیوانیت د جما او دغه شیونه دریم دی درندگی درندگی دا چیر پاړو وهل ټکول او سرورم جدال شیطانی خوونه چې هغه جدال دی هغه شیطان کوي جګړه کوله دا څلور خوونه بار چا کوي حیوانیت کړه کې نو بچي بچي غراوړي دارنګه درندګي مطلب چې کله تا باندې یو سړی ظالم شي او وای دي ټکای دي مړکای دي نو چې خپل دفاع نه کوي بچ کېږي بسنګ او چې دا جګړه هم کې خپل حق د حصول لپاره او دا ټول په خپل اندازه کې اوس حج ته چې زی نو دا درې وړه خوونه دا به دباو کې دا بخته کې او ملکی خوې به پسان باندې باندې ځکه فرشتي چې کومې دي هغه شپه ورځ د الله په عبادت کې دي نو ته به هم شپه ورځ د الله په عبادت کې په لاره پسې د جما خبرې به هم نه کوي چې جما ته به د خلکو وړي کېږي دا خو د خاون لار شي که نه د په حالت د احرام کې جما وکړي د په دی باندې بیا قرباني لازمېږي تاسو محترم وایي دی خو بیا روح قرباني کوي چې تا په حالت د احرام کې جما ولي کوله د د جما خبرې به هم نه کوي جما کول خو لویه خبره ده په حالت د احرام کې نو چې ما خبرې باندې کې څوک دارنګې ما ته کول باندې کې ولا چې دال جګړې باندې کې د خپل کې جنګ کې نو خپل چا سره جنګ کې ورته هڅه د خپل کور دی کنه د دې کې دا شیزونه بل شو ملکه خو به پتا باندې غالبي چې د بهر وخت ذکر او اذکار کې خپل منځ او دس پکې د فضل ګرځېدو د فضل خبرونو مثلا بچ ساتي ځکه الله ته پته وکړه چې حج کې بیا خلک په دې اول کې ډېر زیات په شوق شي وایي چې خدای پاک د څه نه راتاو شم او څه وی نه مو څه زده کوم خو چې بیا له غونې ستړي شي سورج تیری شي کنه نو دوی بیا څنګه شروع کی څنګه بیا شروع کی نو دوی په کمره کې په لوخ وینځل څنګه نو په کټ باندې څنګه په صفای باندې څنګه په لار چې راځي چې څنګه پسې ختی سات په سات په ختی سات په سات په ختی او په دې اخر کې بس بیا وایي چې اوس کور ته تللی نو بیا په سوداګانو باندې صرف شي نو ګوره حج ته چې ځې که نه نو دا د بېحیایۍ خبرې فسوق جدال دا به بند کړي اوس حج چپ دی که قرآن قرآن چپ دی که نه نو قرآن ته چې راځي نو هم دا د بېحیایۍ خبرې به نه کړي په لاره چې راځي ذکر اذکار پکې په ټوله لاره په ځول خبرې بس تاسو دي دا نه چیرې پلانې الک په وخت کې وړګرې الک په وخت کې پلانې را نمبر را ورزول پلانې را پیسې را ورزول دا فضل خبرې باندې کې قران ته چې راځي او قران څخه او قران خې د دې سره ګوره دا فضل خبرې خوښه او که څوک دا چلونه کوي هغه بیا نه قران زده کولی شي او نه کولی شي دا قران خدمت نشي کولی وسوق یو بل ووي ته کوي نه جګړې ولا کوي ولا جدال وسوق دا د درندګانو کوي دي دا نه یو بل مخونو شو کوي درندګانو په شان ولا جدال او نه بچګړې کوي په قران په دوران کې بچګړې نه کوي یو بل سره بچ سونا گزاره او نرمي کولې شي دا وکړه پاتې شو کوم خوې ملکی خوې بلکې خو یې قرآن به زده کوي قرآن به نورو ته رسوي د فرشتو هم دا کار دی چې د الله کتاب یې زده کړی دی د الله پیغامات یې رسولي دي هېڅ قسمه خیانت یې پکې نه دی نو ما تفعل هغه چې کوئ تاسو من خیر د نیکۍ نه یعلمه الله نو پوهېږي په دې باندې الله بېله تاجت نشته چې ما دونه حاجي نه وکړو او حج ته تلم دوه توافونه مې وکړو او ته ما خو به د ورځې لس توافونه کول او ما خو به پنځلس توافونه کول او یاره دا خو مې ویلي دي چې پنځوس توافونه به پوره کوم لکه دا ته د شوشا دپاره کې د شیشه لپاره کلی کې خلکو ته دا نوم جوړې چې په ځخ عمرې اتلی مو ما پنځوس توافونه کړي وخت مې نه دی ځای کړی د ټیک تک د دوی اړو کولې شي نو ویم کا دې کې څه بدیت نشته دی دا غزه د عبادت ته توافونه دی د نفلونو دی او دې خلکو ته سره دی او بس هڅه چې دوی ونه دونه دونه په مې نفلونه کولو دونه مې توافونه کولو دونه مې عمرې وکیا خپل ځای خو به تشکو نه کوم په پلانکۍ که هر څه کړي دي هغه خدای سره د ستاسو کار دی چې تاسو هغه شکایتونه لګي او هغه په شکایت کې خپل وډای کې وکه وډای کې تا د خدای لپاره کړی دی د خدای د قبولیت سوال وکړه وتزودو او د ځان سره خرچه واخلئ نو توخی ته ویلې شي خرچې ته ویلې شي هڅه چې زینو د حج خرچه بدن سره اخلي یو معنا حج ته چې ځان سره خرچه واخلا ولی خرچه غسل ولی ضروری دي فإن خير الزاد التقوى بس یقینا غره دي خرچه غسل ځان سره التقوى ځان ساتل دي د سوال نه امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ته یو ځل یو سړی وای حج ته ته قافلې سره دې ستا ټوکر خو په قافله دی قافلې والا به ځان له پیسې راغستې وي ځان له به خوراکونه راغستې وي نو چې هغه خوري ته ورته نیم نیم ګوري چشمانه سره راکړه ځکه په دې حج عمره کې بعضې خلک ډېر زیات وږي وي او وږی خور دی کې وږی او کلي کې وږی او بهر کې وږی نو دی چې کله انډیوالي شي نو دوی به پیسې نه اچي پیسې به نه اچي نو چا سره وي نه ځکه بس چا خو صرف سرویس ته وي که نه د خدای کور وي نه نو خرچه یې د ځان سره نه اخېستې لکه چې ستا سره دغسې د خوراک خرچه نشته دی د دارو درملو تا ځان سره وړي نه دي نشته نو په تا خو فرض نه دي بیا څه لځي لږ سبارو که چې پیسې برابر شي بیا به لاړ شي که او بعضې بنده دومره وکړي چې هغوی سره پیسې وي خو لګوي نه د روټۍ ټیم به شي روټۍ به نه راوړي اوس دا بله ډله خلک ستړي شوي عبادت یې کړی چې لږه روټۍ وخورم چې لږ په کلاره سم لږ چې بل عبادت له تیار شم د دوی به د نیت نیت ګوري تاسو غالو کې راکړئ موږ په ځان نه راوړو او په تاسو نه پاتې شي نو موږ له راکړئ نو دا خو دې پته کړو تاسو خو هیڅ خو ځای داسې نه چې په دې کې پیسې لګي په دې کې پیسې لګي په دې کې وزن لا څه خرڅه کې خوراک پکې نو دوی به دوی به خرڅه نه کوي د قشان دی په پدې ځای باندې په ټول حج کی استاد دې حج فائدہ څه شو ځان سره خرچه واله چې ته به د سوال نه بچ دا نه چې چاله وی چیرې را لواله چیرې وی روټای را لواله او چاله په کلاوي جاري مازونه را لواله چې ته وی د زوري او را لواله البته کې هو وو مس په بیا خرڅي ایرپورټ چې ترو دی وګټه ټپکا خلې دا به بدل پیسې کټ کړ دا به سم سم دي بیره په پری خلکو راوړي کنه اوس کله په وخت کې پټه مټه راوړي هغه به یې په ښکارا نشي راوړي اته نه کوزای الته نو ځان سره پیسې والا چې ته کې د سوال نه پچي دارنګي د حج نه قران ډیر چتته چې قران ته راځي نو هم خپل پیسې دراواله زم خلک څه کوي چې سکول او کالج ته لیږي نو خو غټه غټه داخلي ولا کوي دا په دا چې معمولی سکول وي نه دا 15000 داخله ده دا 10000 داخله ده دا څه کنه دا کال او چې بیا ډاکټري وي او انجینری کوي نو دا خو به د میاشتې میاشتې لکونه اسی دا کنه دا او بیا مور او پلار ځان سل ځای غاڼه کوي او چې اوس بچی له دافیس او داخله برابر کو ځکه دنه ورسته لوی افسر جوړي دا سړي او قران له راځي زه به چې د الله په امان کې په خدای مسپارم مدرسو ته چې لګي زه د الله په امان او په خدای مسپارلم نو په ملمسو کې چې هغه داخل شي نو له پیسې ورکړي نو له بستر ورکړي نو خوراک د کوره نو دا ماشومان د دې خوړ کېږي دا خوړې وړې پتري د دې نو بیا خلک ولا پیسې ورکړي په غلط باندې عادت کی وګوره چې څنګه باندې دا دنیا یې څه کوي په دې خرچ کېږي دا چې دا دین چې باندې څه کوي په دې باندې خرچ کېږي په دې په پیسې لګي اوس دا وس نکیږي دې کې بشتمل خلک یې سره ویندات کوي خو د دې دا مطلب نه دی چې ته قرآن ته دې بس بیخي فی سبیل الله ورخېږه ګاډي ته همداسې ورخېږه بیا د پیسو تپوس مه کوه ګوره خلکو چې د بسې لیدل دي د جیب کې دا پنځوس روپۍ خو واچوي د یوې غاړې کرۍ به دې وشي پې نو ته یو قرآن ته چې راځي خپلو پیسو له به غوټه ورکړي او کله به په یو ځان ورغورځوي او کله به بل ځان ورغورځوي او ته راله مین واله او ته راله کاپي واله او ته مې کرای ورکه په دې خپله به څه کې ها دا خپله دې څه له ساتلي دا راته ووایه چې اوس یې ته ونه لګې دا به څه کله لګې نو قرآن ته چې راځي دا خپلې دراواله خلک وایي وایي دا پیسې مې جمع کړي دي څه به دي ده نو لکه د دې قرآن نه به بله ښه راځي ها بل هغه راځي بده به راځي بیا به ته مړی نو بیا به هغه چې راځي کې وای سوله به ځاغی کوي قرآن ته راځي په ځان پیسې ولګوه که ځان له په خوراک کې که ځان له په جامې اخلي که ځان له په ګرۍ کې دا ستا لپاره صدقه جاریه ده وتزوج ځان سره خرچه راواخله دا نه چې ټول ور د یوې خولې ته ګوره د بل او چې دا یو سخاوتي او دا نور شماري نو هغه سخاوتي چې هغه هم کله کله شم شي او د دې خو به تاسو یو کس نه مخکې کیږئ یو خو مخکې شي کنه نو چې دا یو کس ټول عمر مخکې کیږي دا نور به ډېر بد ښکاري ورته چې چې د ډېرې وس کیږي هغه په ډېره مخکې کیږي چې چې د لږې وس کیږي هغه په لږې مخکې کیږي خپل غنیت په خپل محبت په قرآن سره ښکاره نو تزودو ځان سره خرچه واخلئ ځان سره خرچه واخلئ هشته چې دې ځان سره به خرچه اخلي دا چې په تش جیب نه دی یا تزودو ځان سره توخه راوړی د حج نه توخه د څه شي د کثیرو د اوبو د خور څوک راوړي که نه خو توخه راوړی د ځان سره د توحید چېرې د حج ته تللي وګورې مال ته یو پوخ قبر نه لیدو الته کې ویل وی صحابه د پن شوی دي خو مال د یو کوک قبر نه لیدو الته کې ما څوک د قبر نه په سوال نه لیدو هو د ساده ملک پنجابیان او د بریلیان شیطان له دې سوال نه کو هغه ځان چې مې ته چې باغې کې مکمل د الله د وحدانیت بیان دی د توحید تو خراوړه د زموږ د خلکو چرته به د توحید تاسو نه کې او بس د ګړای تاسو په چې داسې ګړای دی راوړي ده کنه او موبایل دی راوړي دی کنه او دا شی ته لراوړې کنه دا شی حج ته خلک دغه له خونه دي شاپینګ له خونه دي هغه ځان سره پیسې یې ځان له شی وېشته چې دا خبره ده او نور د حج مقصد خپل ته کې عبادت کول دي د الله رضا حاصلول دي د زموږ خلکو د حج نه یو لوی یا قائمه جوړ شي نو یره وای د حج خو پوره کیږي خو دا هغه د هغه خرچې نه پوره نو دا هغه د هغه خواهشات د پاره د دین بیا غفرت پاتې شي حج د باندې فرض دی حج کو د دې وس کیږي چې له توفه ورته کړي اړو ورته دا رسم ختمول پکار دي نو دا حج نه مس د واده د اومې نه زیاته هغه رسومات پکې جوړ شوي نو تزودو ځان سره خرچ واخلئ چې حج ته ځئ فإن قد يقينا خير الزاد وردي دوخه خپل د ځان سره وردي خرچ غسل د ځان سره تقوا چې ځان ساتي د سوال نه واتقوني او یریږئ زمانه یا اول الباب دا خپل خاوندانو چې د حج نه راشي د چا نه د روپۍ ګاډو ګیلې مکوه نو تا نه به څوک د چا نمازونو ګیلې نه کوي نو چې ته د خلکو نه ګیلې کې د حج نه راغلم او چا راله سره نه وړو او په دې چا راپورې د پیالګۍ په مخ ونه کړو او چا راپورې د دې مخ ونه کړو چا راپورې راغی نو ګور حج خو تا خپل ځان له کړی حج دې کړی دی هلته ستړی شوی سکور کې لکه په کلاره کې نه تمام کړو نو د دوی د حج نه بیا سرکټ لیک جوړ شي دا نه یو ځای ونه کوټي وړي روټه ونه دا او تاسو خپل ځان له حج کړه د بخل په بوج ول راوړي دا پر رسمونه دي دا پر رواجونه دي چې معاشره یې دونه درنه په بخل کو باندې چې هغه رښتې په ټول خراب شي رشتہ داري ټول خراب شي د دې رسمه ټول باندې نه لیسا علیکم جناحون دا څه بل مسله ذکر کړي چا یو سړی حج ته لاړو او حج یې وکړو کله پیسې ورکې شوې یا دې پیسې ختمې شوې آیا دل سوال کول جایز دی او دل هلته کې مزدوري جایز ده مزدوري جایز ده کنه نو اوس وایي چې په خپل پیسې د سره خلاص شوې یا د نورو کې شوې یا نه جوړه شوې د نبی سره لکه ډېری ولګې دي دغه تک چې دکاندار سره مزدوري شروع ده دغه تک ځان له خرڅوره خرڅوه هغه کې ګټه کوه او یو د چا د سوال مکوه نو لیس علیکم جناح نشته دې پتا سبانی ګنا ان تک تبو دا جمله ټوي فضلا رزق حلال مې ربکم د خپل رب د طرف نه د خپل رب د طرف نه کو څه سره پیسې شته او باندې باندې کسره والی او دل دې راوړي فرض کی دې کې ګنا نشته وایي په خبره یا پته هلته کې ګړای والی روړي دلته خرڅ کی یا موبایل والی در هلته کې ارزان والی د ګران خرڅای هر یو شي چې تجارت باندې دی روړي دي کې څه ګناه نشته دم خلک وایي هیڅ لنو ته تجارت لته د فیضا فستم من عرفات نو کله چې را کوشي تاسو د عرفات نه صفات ګور الله یا دوی الله عند المشر الحرام بریز د مزدلفه مشر الحرام د مزدلفه دوی په عرفات کې ودریدل دا فرض دي او په مزدلفه کې ودریدل دا سنت دي واذکروه یاد کړئ چې الله لره کوم هداکم لکه چې توفیق یې درکړی تاسو ته وإن کنتم چې الله دونه توفیق درکړو چې حج له بوتلې نو اوس دغه تک عبادت خو کوه کنه الله خو یادوه نو دا نه چې ته ټول ته په ویډیوګانو باندې تیر کړي او ټول یو ټیم ته په چکرو باندې تیر کړي وإن کنتم یقینا شوي تاسو من قبله مخکې دروړو د اسلام نه لمن الظالمین فقفا د ګمراهان نه الله احسان وکړو الله د علم درکو الله ولا توفیق درکو نو ذکر اسکار کوو کنه ثم فی زودا غرت کوي په قریش باندې قریش دایبا ترمینا د مزدلفي پورې را عرفات ته ونتلو دوی په ویم ګوشت خلک یو او د دې عام خلکو سره موږ په عرفات کې نو درې ګون الله وینا چې نور خلک څنګه دي داسې به تاسو ځئ ثم فیزو بیا را کوزیږئ د هغه ځای نه فاز الناس چې را کوزیږي نور خلک واستغفر الله وبخنه غواړئ د الله نه حج دی وکړو نو استغفار وایا او یوازې حج نه هر نیک عمل چې استغفار وایا دا د الله د قرب ذریعه ده چې بنده استغفار وایي په دې باندې بنده الله ته نږدې کېږي فرض مونږ دی وکړو نبی علیه السلام دعا کوله استغفر الله استغفر الله استغفر استغفار وایه دارنګه ذکر او اسکار دی کو تلاوت دی کو درس او تدریس دی کو نو استغفار وای چې الله بلیک د زمانه څخه مې زیاتې شوې الله دا غیر سماشي په دې یریږه په خپل نیک عمل ټول عمر یریږه د خدای کمې به شي راته معاف کړي او قبول کړي دا نه چې ته د خپل عبادت په خپل صفاتونه شروع کړي یره زه خو چې په مونږ ستري کوم کنه او بس لګیا شم اے فرض فرض کوم او دا صلات دا تحیت الوضو کوم دا پکې د پلان کې د سر نه پرو د ډیمړي د سر نه پرو لګیا به شي سلسله به جوړ شي دا فلکې ډیره ښه خبره ده دا د الله د قرب ذریعه ده او دې دې زوتونو لدی ساجت ته چې ناشمار لګي زوتونو کې دې نه بهتره خبره ده چې خلک په الله ته وځړي چې الله دا رانه قبول کو نو ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې دې خاص مهربانه فایزا قضیتم مناسککم نو کله چې پوره کړئ تاسو مناسککم کارونه د حج پر فذكر الله نه یاد کوي الله لرا که ذکر کوم په شان دی په شان دی یاد ولستا ثوابا کوم قل مشران لرا او اشد ذکر یا ډیر زیات ډیر سخت یاد ولو کې مفسرین ذکر کوي چې د عربو به حج کو د حج نه بعد د پین ډول کول او بیا وناس د خپل پلارانو صفاتونه به کو یو بوي زما پلار دونه سخاوتي وو او دونه غټ په دسترخوان او دونه مې ملمانو بل بوي زما د پلار دار بادری ودا بادری ودا نو الله وي تاسو د هر څه ما چې د پلار دې کو بادرې یادوي نو تاسو الله ولې نه یادو نو فمن الناس بعض د خلکو نه د حج بیان شو نو دو قسم حاجیان ذکر کوي او دا په هر فن کې وي یو اعلی درجه والا خلک وي پکې یو پکې ادنا درجه مونږ بند کوي یو اعلی درجه والا یو ادنا درجه والا مونږ چې نه کوي مخالف یو ادنا درجه والا یو اعلی درجه والا قرآن ته چې کینی یو اعلی درجه والی په خدمت کې یو ادنا درجه والی د قرآن چې مخالف شي یو ادنا درجه والی یو اعلی درجه والی بس هر سړی په خپل خپل وس باندې پر دې خپل کوشش کوي نو دلته کې وایي چې دا چې ربا د جهنم د کې څه شو دا اول د ادنا درجه غاجی ذکر کوي چې دا حج په متش د دنیا د پاره حج د ټول او د دنیا سوالونه په کوم کول په باندې خلک دې نه چې دې حج تکنه یا عمرې ته ځي دویم د سوال خطر کی عمرې ته ځم چې خدای را لبچی راکی او عمرې ته ځم چې خدای مې زوی ډاکټر کی او خدای پاک مې زوی افسر کی د دې لپاره چې کنه نو بدبخت عمرې ته خو اصل کې دلته خو سوالونه قبلېدل نو تش ته زوی او یا د ډاکټرۍ افسرۍ سوال خو نه قبلېدو د الله نه به ایمان هم غوښتی وي د الله نه به نور د آخرت لپاره سوالونه هم کړی وي کنه د څوک نو په مين الناس دی باندې د خلکونه دی ایتونو ته ګوره یو په خپل ماحول باندې بیا او که اس کوي چې سم ماحول ستا چاپېرشل او د قرآن کې مطابقت شته که نشته د فمن الناس بعض د خلکو نه من غری یقولو چې وای بعض د حجانو نه من هغه دی یقولو چې وای ربنا و زمګر با اتنا راکی مستفی دنیا په دنیا کې ذکر نه کړو دنیا کې سره کې د دنیا هر سره کې الله بس دنیا د نه غواړم الله دنیا د نه غواړم مال د نه غواړم صحت د نه غواړم بچی د نه غواړم عزت د نه غواړم شهرت د نه غواړم به د دنیا ارث یو غوستو نو ما له نشته د لپاره په آخرت په آخرت کې من خلاف صحیح شه زړه چې دې حج لسل تلو دنیا نه دنیا ورکړل نصیب کې والله به ورکی کني ګرځي دي ومنهم باج دې اجانو نه دا د غدین قسم ذکر کوي حاجی سعید د ادنا درجه حجو کو حج یو کو خو ته په حج کې د دنیا سوالم کړی دی او د آخرت سوالم کړی دی ولکه نور داسې د آخرت د کارونو لپاره داسې څه اعلی خدمت نشته ومنهم بعض راجانو نه منا غدي یقولو چې وای ربنا وسم غربا آتنا راکی مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنتن طاقت دني کوي الله چې دا حج زما اخیری حج نشي الله دا عمره زما اخیری عمره نشي یا الله تمہاره توفیق راکړي چې زه بیا بیا حج ته راځم یا الله ته توفیق راکړي چې زه بیا بیا عمره ته راځم یا الله ته توفیق راکړي چې د قران تم ناسم یا الله چې د قران نم جدا نشم یا الله چې د حجم کوم د قرباني کوم د جهادم کوم الله نه سوال کړی دی د دین د کارونو لپاره او بل اخرت او اخرت کې حسنتن اجر بنی کوي دې ته وی طریقه د استخدام علم بلاغت کې چې په یو جمله کې دوه الفاظ یو شان ذکر شي د یو نه یو معنا خلی او د بل نه بل اوس د اول حسنتن مراد نو لایکه دا کسان دا حجان لهم د دې لپاره نصیب ولې سره مما دا غیره کسبو چې د عمل وکړو والله والله چې سره ولې صاحب سره صاحب کون کړي واذكر الله استتم د حج ذکر کوي واذكر الله یاد کړئ الله لرا فی ایام معدودات باغ ورځ شمار له شو کې هغه ایام تشریف چې وته ویل شي ایام تشریف هغه یو لسم دولسم او دیار لسم د حج اختر ورځ چې تیر شي کنه او بیا یو لسم په دس ذل حج باندې خو اختري یو لسم دو لسم او یو لسم ته بیا ایام تشریق ویل شي نو ایام تشریق کې بیا الله یاد کا نو فمن تعجل چې تلوار او کافي یو مې نه پدې دوه ورځو کې نو فلا اسماله نشته دې اسمنا په دوانه مطلب شیطانانی په دس بیا را باندې وشتو او دولسم ته اشار نشو ومن تاخر او څوک چې رستو شو دیار لسم ورځې ته هم د فلا اسمالی نشته ګنا په دوان دی او اصل خبره څه شي دی لمن اتقا دا هغه چا د پاره چې تقوا اختیار کړي او څوک پر رخصت باندې عمل کوي او څوک پر عظمت باندې عمل کوي اصل شي په څه شي دی تقوا تقوا به کې تقوا چې دا څونه ډیره وي دوستا هغه عمل چې له قبلي هغه په مخ کې شي واتقوا الله او یریږئ د الله نه واتقوا الله او یریږئ د الله نه پوه شئ چې یقینا تاسو باندې الله طرف ته تحشرون راجمع کیږئ تاسو باندې الله ته راجمع کیږئ تاسو به حساب ورکوئ ومن الناس دوس د حاجی شقی بیان کوي د اعلی درجه حاجی کو او په دې حج کې دوس واپسې کې د څه صحیح توبه نه وایستي که حج او عمره خو د دې د پاره چې باندې انت لاړ شي او الله ته وځي کنه خپل ګناهونه باندې باندې الله ته وځي پیمان شي توبه واسي چې الله نه چې میکړي میکړي بیا ولکو د کوز یو حاجی حج تم لاړو دی واپس راغو دیو ما سي شرکیات هم کوي دی بدعت هم کوي دی رسمونه رواجونه هم کوي دی د حق پرست په مقابله کوي نو دا د اعلی درجه هغه بدبخت حاجی دی ښا ومن الناس قران په خپل وضاحت کړی دی د اعلی درجه د بدبخت حاجی ومن الناس ما جدا حجانونا منا غدی او چې وکا چې تاجب کې چې دا لرا قولو خبرې د په حیات دنیا په جند دنیا کې د دنیا دا خبرې چې راوړي نو ته به وی چې د دې اجي او د دې ځانې نه خپل زبردست خزه نشته بل زبردست سړی نشته دا هډې زبردست انسان دی ويشهد الله على ما في قلبي او ګوا کوي الله ما په هغه سمانی په قلبي چې د پر قسم په خدای چې زما پړ کې خطا سره ډیره زیاته مینه او قسم په خدای چې په حج کې مې تاسو له نفلونو او دواګانې کړې او ما وی چې خدای دا مې شنه کامیاب او قسم دې تاسو ډیر زیات کو خلک یې ګورې تاسو د وجه نه خبرې کړې کې ډیره زیاته رڼا راغله او دې سره شاګردان څومره تکړه دي او څنګه خپل درسونه کوي څنګه بیان نه کوي دا کم کم زین د لرا ټولیږي علي بندو تاریان شي قسم به ته خوري چې کلی دا زما پړ کړي والله وای دا رښتیا وای ګوري یو مشرک یو بدعتي یو د قران دشمن چې تاسو په یو خبره قسم خوري په هغه به یقین نه کوي ځکه دوی په قسمونو عادت شوي دي دا دروغجن دي او د الله کار خو داسې فورن نیول نه کړه نو چې دای الله په دې ګناه باندې فورن راو نه نیسي نو دوی وایي چې دا موږ د ثواب کار کوو نو د دوی زړه مور شي دوی بیا ګناه بیا بیا کوي نو دا قسمونه که دوی خوري په دې چې د دوکه نه شي چې دوی چې قسم یې راته وخوړو دا جوړ رښتیا وایي وهو لد الخصام دې لکې شاپیر عمل ته وګوره کنه خیر وهو او حال دا دی چې د علت الخصام سخت جګړه لوي په شرک کې بده جنگ کوي په توحید بده جنگ کوي په سنت بده جنگ کوي د مړي کور کې ور سره دی په جنگ شي په خپل خو به خوري خوري تا ته وای ته مخره چې ته دې زه نه خورم جنگ به کوي دا خو بل چاره وړي د جنگ د کور په واده کې خو به نه ناس ناس دي او کته نه کېږي تا سره بم جنگ کوي وای دا به ما خوشحالي ده نه وای دا زما نه حزبي نه خادي و دی به ما خوشحالي ده نه ما ته جنگ جوړ کو ما له برابر دوبونه جوړ کو جنگ به کوي تاسو دا د اعلی درجه هغه بدبخت حاجی دی او بدبخت ځانای دی وای دا تولا او په دغه هم کارونه شو کنه چې په هغه خاده کې جنگ کو خبره خلاص شو دوی خو به تعالی شاله زیلی پرې کوي زیلې بدل پرې کوي هغه مقصد بدل خرابای میشن بدل خرابای ملګری بدل بسنه کوي نو اذا تولى کله چې ووري ستن لاړ شي ځان کوشش کوي فلاسفي پسمګه کې کوشش کوي د پروپاګاندا وای دا څنګه ترجمه دي دوی خدوا نه مني دوی اولیاء نه مني او دوی تبلیغ نه مني او دوی هم خدای نه مني دوی رشتہ دارای نه مني دا کوشش وکړي پروپاګاندا وکړي پسمګه کې او څه دې چې له خپل حق نه ورکړي او دا څنګه ترجمه دي او دا څنګه بیانونه دي او دا خدای د ټول خلکو نه ځان را کټ کو او ولې خلک به هم خادای نه کوي او خلک به خپل رشتہ دارانو کړه نه دي نو ایزا تولا کړه چې دی وړي سانو کوشش کوي چې لار دې بس مکه کې پروپاګاندا وکړي حجیات ولارو کې بناست څه دې بس کوي لیو سیدا دې د پاره چې فساد کې بیا په دې مکه کې غټ فساد چې خلک د قرآن نه مني خلک د سنت طریقو نه مني کی ګوره یو ځای کې چې ته یو همبرس قرآن کریم بیانای او دا غي نه یو عجیب څوک مني کوي دا د وس فساد وو ځکه دا کس په شرک کوي دی په بدعت کوي دی په غلا کوي دی په زنا کوي تک عجیب سره په هر یو ګناه کې به شریک دی ویو لیکل هرڅه ولا کوي بدل فصل او النسل او النسل فصل قرآن کریم کې مخکې را روان دي چې فصل الله دې د فصل وایي پټي پټي نه فصل پیدا کیږي ګرم نو د خزې نه د سړي لپاره بچي پیدا کیږي ول نسل او نسل نه مراد بچي دي دا د بوي یره د خزې دې ته مپرې دې لري خراب نو ګوره دلته کې چې زموږ د کلی د خزې راغلي دي نو کومې یوې د ویلي چې ورشل خاون سره چل وکړه ها کوم یوې ته ویلي چې ورشه د مور پلار سره جنګ وکړه بې عزتي وله وکړه د ورور کور سره جنګ وکړه بې عزتي وله وکړه موږ خو کوشش دا کوو چې د خپلې ملګرې تباه وکړو یا دیم د دوی سره وشي او موږ ته خیر تاسو ګزاره کوئ تاسو ناکام کوئ یو وخت به راشي صبر کوئ خیر دی زمونږ تاسو له ښځې سمو او که موږ له ښځې ورانه وو موږ ته څه وایي چې د خاوندانو د پرسون نه پیسې پټوئ او که موږ دوی ته غلا مو کوئ هغه موږ ځای وته موږ ورته وایو چې د خاوندانو تابعدار شي خدمت ولا مکوي او که موږ ورته وایو چې خاوندان له سرونو سره نه مات کوي نو خو ثبوت کی کنه یو درس ریکارډینګ خو کیږي را دې وړي ما ته واپس خپل ریکارډینګ چې باغې کې ما چاله خزه لم سولې چې خاوند ته جدا وای خاوند ته جدا وای یا دې مو پلان سره به ستیو کوي ورو خويند سره نو دی وای خځې د لخرابای هم د لخرې سماو دا به د تیانی د لخرابای او هغه له تاسو خو په مینه پری دی وان نسل بچیو ته مپری دی یاره ماشومان به د لخراب کی دا دایي سیب کاری ښه اجي سیب پکې ویا صحیح کوي والله والله چې لا يحب الفساد من لکه د فساد کراو نو اوس که حجی داسې وي نو دا د الله دوست نه دی ښه دا حجی د الله دشمن دی دا که څنګه په مزدورو کې وي او که دا د کلي په خلکو کې وي ځکه موږ خپل ځان اول یادو موږ خپل ځان اول یادو چې په موږ کې څه کچې دا غلط خوی نه را نشي زموږ په ملګرو کې دا غلط خوی نه را نشي نو دی به وایي څه وکړم څه وکړم خپل خپلوان مې خفه کېږي او ښځه مې د بیا رانه تښتي که نه څه وکړم چې په خام کې زه جمعه نه کوم ماښام نه کوم څلوېښتي نه کوم نو خپل خپلوان دې خفه کېږي بیا که نه نو اخذت ول عزت ونو نشي دل را عزت بل اسمي په کولو د ګنا اماده کې دل عزت ته په کولو د ګنا عزت مې خرابېږي نو د عزت په بچ کېدو د پاره د شرکیات او بدعت کوي دی بیا دم ټکور کوي دی بیا رسم رواج کوي دی بیا پردي حقونه وایي الله څه وایي فحسبه جهنم کافی دی دی سور لره جهنم هم کته اجي څه شو دا غاجیو چې راغو خلکو ولا مخ کولو خلکو لسترګې کولو دا غاځانه یو چې خلکو ولا سترګې کولو په دې سترګې به د خدای پورته کتل هو مشرک لبم لا څوک ګوري نن چې دا خلک خپلای شي د فحسبه جهنم کافی دی دلره جهنم دی یعنی شقیل جهنم کافی دی کوئی باون حجونه کړی او کوئی ترپن حجونه کړی ولا به سلمی هادو خامخا ډیره بده بچونه ده د جهنم چې دا حجی شقی و پکې ناشتي الله دې زموږ حفاظت وکړي د داسې ګنده خویونو نه او د داسې کردار نه ومن الناس وبعض د خلقنا دا اوس د حاجی سعید د اعلی درجه بیان کوي چې حجم کړي دي وګوره د قران او سنت پرچارم کوي او شپه ورځ د قران او سنت د خدمت لپاره لیکیا دي ومن الناس بعض د حیانو نه منغه دی یشری نفسه چې خرڅي خپل ځان ابتغاء امر ذات الله د پاره طلب د رسامتیا د الله د خپل ځان قرباني ورکړي ځان څه خرڅي د خپل بدن قرباني ورکړي چې زمانه په سر خوري شي ته خدای د توحید کوش که زما سر خوري کېږي خوري دي شي خو چې سنت د نبی عليه السلام بچ شي جهاد کې نو حاجی حاجی سعید د الله درجه یا په حجم کړی دی او دې کوشش کوي چې دې الله تخفل حق ورکړي موت لا تخفل حق ورکړي شزاران تخفل حق ورکړي والله والله چې دی رؤوفن مهربان دی بل عباد په خپل بندگانو باندې یا ایو الذین آمنو دا بیا مسله د جهاد ذکر کوي او تفصیل پر کوي جهاد کا اے ایمان والو ادخلوا داخل شی په سلمی په اسلام کې کاف وطن ټول اسلام تش مونږ نه دی چې بس چې سه په تش مونږ کوي او بندا په خدای ډیر مین دی اسلام تش مونږ نه دی او اسلام تش حاجم نه دی اسلام تش روزه نیولم نه دی چې روزه را روانه ده اوله روزه را روانه ته به بلا را روانه ده او مسلمانان به تکړه شي نو چې څونه سيزونه ګران دي نو دا غي بچون بچون د وینورم ګران ویره وای پټرول ګران شو د پټرول خو دوی درې روپۍ ګران شي یا پنځه روپۍ ګران شي او دی خو په کیلو کیلو کې بیا سل او زر روپۍ ګټي داسې د هر یو څیزو نو ظلم خو عوام هم ډېر کوي که نه نو وایي چې په اسلام کې به ټول داخلېږي د اسلام چې څونه احکام دي هغه به ټول مني یا ادخلو فی سلم کافه داخل شي په اسلام کې په داسې حال کې چې ټول په اسلام کې دن نشي ست چې دماغ هم د اسلام مطابق یې ستاسو هم د اسلام مطابق یې ستاسو اندامونه هم د اسلام د هر یو حکم مطابق چلی یا مطلب د اسلام چې څنګه قام دی او ټول مني دا نه چې د خپل فائدې مني او نور نه مني ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان شیطان چلی دلې چې دا په قدم خپل شي او مطلب دا چې هر طریقه چې د قران او سنت نه خلاف وي نو د شیطان قدم دی انه یقینا دا شیطان سره زفاره دشمن دی ښکارا نو فاین سره تم د سچر ورته چې کله شیطان په قدم پسې ته سي نو به خوایي فرق پدې کې ډوب پدې کې د فاین زلل تم که چرې خو دې تاسو من بعد رسما دا غي نه چات کومل بینات چې راو تاسو د لایل واضحه قران کې تاسو ته واضح واضح د لایل بیان شو او تاسو بیا د شیطان منئ وفعلمو کوئی شي ان الله یقینا الله غالب دی قوت ولا ذات هل ينظرون انتظار نه کوي دوی تخفیف دنیوي څوک چې شیطان په قدمونو پسې رواني هل ينظرون انتظار نه کوي دي دا څوک چې شیطان تابعداري کوي الا لكن ان دي خبر ياتيهم الله چې راشدي دا ذات الله في ظلال بصور کې من الغمام دي وریا زنا دا چې د قران او سنت د خلاف کوي سره د جمري لکه څنګه خیال دی چې د وریا سره د باندې اور وروړيږي لکه د عادیانو چې هغه وی هاذا عارض ممطرنا دا وریځ د بمب باران وری باران نو اور پر وریدو او که زلزلې مخوخ دي او که سیلابونه مخوخ دي نو سخت تخویف ته د قران مخالفینو تر څو څه خفه ده ته چې دا د حج د عمرې نه بعد د قران دی مقابله ته ودرېږي نو که څه څه خفه ته خو ځان داسې ثابتې چې ته مسلمانې نو چې ته مسلمانې د مسلمانۍ د دې کارون د لارې ولې بندې ته د قرآن ته ولې لارې بندې توحید ته ولې لارې بندې ته د سنت د نبی علیه السلام ته لارې ولې بندې ته دا څنګهول ولې کې الله وایي مکه وګورئ چې ځان ته مسلمان وې ځان ته حاجي وې نو دا مو وایي چې د عذابونه په سوادیانو سمودیانو راغلو الله وایي په تایم راوستې شم والملائکه راشي فرشتي د عذاب وقضي الامر فیصله وشي د عذاب الى الله ترجع الامور وبس الله ته ټول کارونو حساب کتاب پکې سل بني اسرائيل كما تينا من آيات بينة اوس مثال ذکر کوي چې که څوک وایي چې نه په اتیانو سمودیانو خو ځکه عذاب راغلی و چې هغه کافرانو او موږ مسلمانان یو نو الله وایي چې تاسو مسلمانان یې نو بني اسرائیل مسلمانانو او هغه هم د پیغمبرانو په اولاد کې نو چې عقیدې خرابې شوې او شرکیات او بدعت شروع کو دین فروشه یې شروع کی ته پیغمبر خلاف ورزی یې شروع کا نو غي الله څنګه تبا کړی نو تاسو د بنی اسرائیل نه خنیفه سل بنی اسرائیل ته پوسو کړل بنی اسرائیل نه کما تینا هم چې څومره ورګړي مونږ دي تا من آیت بینه هغه دلایل واضح واضح څومره ډیر تفصیل وته شوی نو مې یبدل چې بدل کو دې مت الله دې مت نه مراد حکم د الله الله د حکم نه تعبیر کو په نعمت سره ځکه چې انسان د الله حکم ومني نو دا ول نعمت شي قرآن باندې ومني دا ول نعمت شي قرآن زده کړې دا باندې کینی دا ول نعمت شي دا جوړ وي ټول ورځ وسر په لاس کې نیولې د کور یو ګټ لږ یو بل ګټ لږ یو کار بل کار یې را پړم تیار ده ساړي به دې را باندې او چې قران ته باندې کیری هغه خپل مرز دی نه هیر شي یا و یره وې څه په دې ټیم پوه نه شو دا غو د قران هغه نعمتونه د رزق نعمتونه الله درکې د مال نعمتونه بدر کې د اولاد بدر کې چې څه کې د خیر د ټول نعمتونه الله درکې دا زابون نه وبچي الله وی د دې دنیا حیثیت څه دی دا دنیا خو پتا نه دلته پاتې کیږي او نن چې راته په پرست پورې کوم خندا کې دی په پورز د قیامت ستاله برکیږي او بیا بتا پورې خان دي مثلا په مخ پس پاتې شي دوی نه للذین خسته کړی شوی دی د پردا کسانو کفرو چې کفر کړي دي انکار کړي د توحید او رسالت او د جهاد دا الحیات الدنیا کوم شی ته خسته شوی دی ژوند د دنیا ژوند د دنیا او د خپلې شوی دی او ځکه قرآن ته کې نه کېنم نو د خدای را باندې فضل ډېر دی وایي په تا د څه شي فضل دی خدای را له ځمکې را کړي دي او د اماني شورګري را کړي دي او باغونه مو شته او مارکیټونه مو شته او شکر دی خپل کور او ګاډی مو شته او لنګې راته ولاړې دي او شکر دی الله را له بچي را کړي دي او ټول بچي مې خدای سر ته ورسولم د الله را باندې فضل دی هرڅه خو نثار ته ورسول خو لکه تا آخرت له څوک تا آخرت له تش خلاف وکړو د قرآن بې عزتي دې وکړه د قرآن والو سپکاوی دې وکړو ته څه وایې چې ما له کور او بنګلا سره ملو شوي دي زه به په دې باندې د الله د عذاب نه بچ شم نه داسې خو نه ده ويسخرون او دای ټوکی کوي من الذين پاکستان پس امنو چې مؤمنان دي چې به منله مسله د جهاد او د انفاق چې وی منله مسله د توحید او د رسالت دا دا څه دي مړي دا خو بیکورډ خلک دي دا خو هغه دنیا د سوچ والا خلک دي دا نه پوهېږي دا څه کم کل خلک دي به چې دا چې ترجمه وي چې د خلکو نه ټول رشتہ داران پاتې شي د دې خو دماغ خراب شي دي دا موزګاری شي دي دا خو د خاوندانو نه ناپکار دي یا بچې بیکاره پورځي دي خو په کور کې ناشته دي نو مکو چې تا مانته لاړ شي اوس به وایي دا خو خپې ازادوي نو خپې خو تاسو هم ازادوئ په ټول اډه کې وګرځئ واک کوي واک کوو وزن کوو چرګیانې غورځوو نو وګرځي وګرځي بیا په اډه راتاو شي نو بیا چرګان او بریانیانې راولي ورته کینې نو وخوري نو واک خو تم کې واک خو تم کې او ثواب دې پکې نشته او چې قرآن ته راځي نو واک په دې کېږي او ثواب په دې کېږي ډبل فائدې یو خورما هم ثواب نو دا خنداګانې به دی کوي وسې دا څه دي دا برکې پسې مریږي او روانې دي او دا چې سهار شي نو دا ټولې لیونې شوي ټولې روانې دي نو خنداګانې وخت پورې کوي نو الله جواب کوي چې والذین کسان اتقوا چې ځان ساتلې دي د دنیا د محبت نه ځان ساتلې دي د شرک او د بدعت نه فوقهم نو د دې د پاسه وي په درجه کې یوم القیامه پر ورځ د قیامت سورت اعراف آیت 50 کې براشي چې دا جنتیان به څه وخت لپاره له ګرفتاره شي جهنميانو ته وګوري د برنه او دوی به دا په اور کې سوځي د جنتیانو ته به یو ګټو مخورا کوي ان افیز علینا من الماء یو ګټو مخورا کوي ډېر سخت کې شي ویو د جنتیان به ته وینا دا اوبو دا خوراک الله پتا سو حرام کړی دی دې د پاره تاسو کړو او کوشش نو کړی الله دې موږ په دغه کامیاب ډله کې راولي سره زموږ د استادانو د مور پلار د ټولو مهمتونو ملګرو نو الله الله چې دې یرزق رزق ورکړي مې شاء او چا دې چغوشي بغیر حساب به حساب کان الناس امه واحده وطول خلقا کان الناس ټول خلق امه واحده ټولې یو په توحید باندې دوس نقطه ذکر کوي د مشروعیت د قتال دا ولی الله وی چې دای سره jihad وکړي او دای سره قتال وکړي نو دا ځکه چې دای شرک شروع کو او د شرک سره بیا دای جاهلیت شروع کو نو کوم کې موږ په دې باندې تفصیل کړو نو کان الناس ټول خلق امه واحده ټول یو په توحید باندې ټول یو په توحید باندې سورۃ یونس ایت 19 کې براشي فقط تلفو نو د اختلافات شروع کو لکه د نوح علی السلام پورې ابن جریر ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قولو چې د آدم علی السلام او د نوح علی السلام ترمنځ لس پښتا لس پوره تیر شي او دا ټول بیا چې نو دا په صحیح شریعت باندې او دا ټول خلک چې نو دای با دا کټه ته ګناونه پته کېدو او شرک چانو کړي نو دا بیا چې راتلو نو دای به تفسیر ورکولو ډېرې به ورکو چې نیک عمل کوئ تاسو ته به جنت ملاوي بیا د دې نه بعد د نوح علیه السلام د زماني په وخت کې چې کله پیغمبر کېدو په دا وخت شرک شروع شو شرک شروع شو د نوح علیه السلام لومبه پیغمبر او چې هغه الله د شرک پرد باندې راولې کړو فبعث الله النبي د بیا را لېګل الله پاک انبیا مبشرین زیر ورکون کی منون کو توحید تا ومنذرین او ير ورکون کی نه منون کو توحید تا فبعثا ماضی استمرار دا چې الله به همیشه انبیا را لېږل وانزل معهم الكتاب او انزل صفه د ماضی په معنا د استمرار او همیشه به را لېږل د دې سره کتابونه کتاب اسم جنس دی نو مطلب کتابونه به سر آسماني شریعتونو را لېګل د سره لپاره دی بل حق کې ال اظهار الحق کې دې د لپاره چې حق ښکار شي د الله وحدانیت ښکار شي دی يحكم دې د لپاره چې فیصله وکړي بین الناس د خلکو ترمنځ فيما په هغه مسایلو کې اختلافو فيه چې دوی پکې اختلاف کړو اختلاف پسې کې شوی او توحید کې اختلاف شوی او په توحید کې نو قران وراتلو آسماني کتابونه وراتلو دې لپاره چې دا توحید دا متفقون علیه مسله ده دا نوې مسله نه ده دا زړه مسله ده شرک نوې مسله ده توحید پیل راغلی او شرک دا بیا وروسته راغلی نو مختلف فيه اختلاف نو کړي په توحید کې الا الذين لكن کسانو اوس دې کې دا خبره ذکر کړي چې دا اختلاف څوک کوي د اختلاف ټول عمر په توحید کې مولا کوي کوم مولا ناکاره مولا ناکاره مولا په توحید کې اختلاف کوي ځکه په شرک باندې خدای د مشرکانو رواني کوي کنه او چې توحید خود شنو بیا خدای لا موحدین هم ناکاره مولا له څه نه ورکوي هغه وی له خرو پیژني اوس په زمانه څنګه یې دیدار څه نو خو بیا څه نه ورکوي نو دې د اختلافات دې د پاره جوړي چې خلک څونه په شرک کې ککړي نو د به وانه اسانه وي و مختلف اختلاف نو کړي په بني توحید کې الا الذين لكن اكسانو اول جواب کوي اختلاف په مولا کوي الا الذين لكن کسان اوتوه چې ورکړ شو ورته فهم د دې مسلې علم د دې مسلې من بعد رسو فين جواب کوي چې د اختلاف ولي کوي اختلاف کله کوي اختلاف هغه وخت دی کوي چې کله د توحید دلایل واضح شي او اختلاف ولي کوي نو بغیم بینهم اختلاف د وجې د زوت نه کوي د زویان دي من بعد رسو ما دا غینا جات هم البینات چراغو دیتا دلائل واضحا خواست دا توحید دلائل واضحا شو پا قرآن کی باقیان دا وجی دا کینینا دا دی دا پیغمبرانو سر کینی دی دا دی دا حق پرست سر کینی دی نو دا کی نظر نغواری چه توحید خورش فهد الله الذين آمنوا فهد الله الذين نو توفیق ورکړي الله کسانو ته وعد الله الذين قد توفيق ورکړ الله کسان ته ماضي استمراري ده چې ټیک تک مولا خپل وسکولو او شیطان خپل وسکولو نو دې په الله خپل طاقت استعمال کړي او الله د خپل بندگان امداد کړي دي چې مولا خلق د صحیح عقیدې نه مونږ کړی دي نو دې بل الله داسې خلک پیدا کړی دي چې هغوی له الله داسې توفیق ورکړی چې د دې توحید دپاره سر او مال دواړه قربان کړي لکه ګوره ابلیس ابو جهل توحید ته پرې نه ښودو عتبه شیبای د توحید منلو ته پرې نه ښودو نو ولې مشن په ځای پاتې شو اب دې په لکو ګورې او بکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړو بیبي خدیجه ایمان راوړلو دارنګه علی رضی الله عنه راوړو حضرت عمر رضی الله عنه ایمان راوړلو ولکونو صحابه ایمان راوړو او د صحابه نه ګوره تر دې وخت پورې خبره روان شیطان په خپل کار کوي نو الله رب العزت په خپل کار شیطان خو قسم کړی دی چې بس صاحب بندگانو ته باندې غلا کوي نو الله وی تکینا او چې زه چاله توفیق ورکوم او چا چې زه وی داغه په سرو تور باندې د تیرو تور په دې څوک به ما غیر روان یو قران ته بسان رسي هغه بیا خلافونو تر شانه ګوري هغه رکاوټونو تر شانه ګوري نفهد الله الذين الله د سوال کوي چې الله موږ توفیق راکړي او الله موږ د خپل کتاب نه جدا کړي فهد الله الذين فسوفيت ورکړي الله کسانو ته منو چې ایمان راوړي دي لما دا هم مسلو اختلاف فيه چې دوی په اختلاف کړي من الحق د حق نه باذن په حکم د الله ګوره ولیا نو څونه پروپاګاندا وکړي چې څوک صفه زونه ولا خلکو نو هغه له الله د توفیق د توحید د منلو توفیق ورکو نو الله الله چې د یهدی توفیق ورکړي نو چې ته د پیغمبر وارثي اختلافي مسله بچیری خامخا او طالب الله توفیق درکړي طالب الله دران ملګری درکړي لکه نبی علیہ السلام چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق نو ته چې کلکه مسله کې دا سره به کلک ملګري جوړېږي ځکه همیشه لپاره کلک خلک نر بنیادم ته راټولېږي او چې بې غیرته وي نو هغه بې غیرته ته راټولېږي ته نره مسله کوه نران ملګري به درله راځي او چې ته سسته سسته کېږي نو دا چرړسټي به درله راټولېږي نو په چرړسټو باندې څه چې بس خالق به غزا یو ټولای نو خدای د سکار نه بالا خو لکه دا ورافه لبدا کار وایسته نن ران خلک دی راشي نو خیر دې دغه نه جوړه انګول بالا کیدو چې مشر غو په مخ کې باندې بوزي کړ عقیده خو یې سم شي عمل خو یې سم شي د پرې چرړسټو وسو کې وای قسم په خدای وای په دې آیت کې دومره لوی بشارت پروت دی وای چې ګډا ناروا نه وي الکانو ته وای وای تاسو به خوشاله نه یو پیر تاو کړو د دنیا پرس چې خوشاله شي یو پیر تاو کیږي نو دا دومره د خوشحالۍ صورت دی چې په دې دومره دنیا کې الله موږ او تاسو انتخاب وکړو د خپل کتاب کې چې دومره صفا او کلک بیان کیږي او بیا متکلک پس خلک وای کنه و یاره ته کله خبره دې کړه خلک بلار شي د زمې وځو کې بیا ما خو باندې دي او موږ څه کله خبره وکړو نو کو څوک لکی کې نو را تکلف شي او چې کوم زیر په مخه یې خنځه خو بازار شي نو زه په دې ډیر باندې څه کوم لږ دې خو څه کلک او مشن همیشه د پاره لږ خلکو چلول دی او کلک خلکو چلول ام حسبتم الله چې توفیق درکو تشریح ورکړي جایز کې چې الله تعالی توفیق درکو نو ته به ځکه حالات پیدا کې داسې حالات به پیدا کې داسې حالات به جوړیږي چې وال به پکې خوري جلاوطني به پکې راځي د کور نه وتل به پکې راځي مرګونه به پکې راځي او دې هر څه ته وزن نشي او دې امتحانونو لکه د څو نه ځان نشي راغلی ورسره درجه چې دا به ځای نه ښه کله کله د مننه تنګ شي وي خدای پاک دا دعا مونږ نه کوي نو الله وی دا امتحان دی په دې ستا درجه اوچتي امتحان دی نه چې بناسته کنه درجه خو دې نه اوچتي کیږي کنه دې امتحانونو کې درجه اوچتيږي نو کوته جنت حاصلول غواړي د امتحان نه پاس کې نو ام حاصل تمه ګمان کوي تاسو اے مؤمنانو ځان مخ کې په خپل کو څونه تکلیفونه تیر شو مسه تم الباسا او رسیدلی ورې ته مالی تکلیفونه مالونه تعالی شي وزر او بدني تکلیفونه بدني تکلیفونه ولا تیر شو لکه حدیث کې راځي حدیث بخاری حدیث نمبر سپین هزار چې دوباره باندې یو ځل نبی علی سلام د بیت الله سوري ته لاس دې ډنې والی ده صدر یې چولې او په دې کې حضرت خباب ابن الرس رضی الله عنه راغو او نبی علی سلام ته وایي یا رسول الله دا تکلیفونه به چرته ختم شي دلته به خوشحالي راشي چرته کې به موږ د دې ابو جهل او د دې عتبه شیبه د دې د ظلم نه خط خلاص شو دا به ټول ورغاسي نبی علیہ السلام لاس کو او را پاتې او کې نه او ته یې خبر په پتا څه کوي وای پتا باندې څه تکلیفونه راغلي دي تکلیفونه خو په خوانو خلکو باندې راغلي وو چا به ایمان راوړو ظالمانو مشرکانو به دوی د ایمان نه وړي او چې هغه به نه وړي دو نو کنده به وکنه ته وای کې سړی ودرولو او پر صاحب په دې کفرای په دې منځ به وتاره کې خو دا بار به نو دا باندې خلاصه نه راغله تقریبونه خو په خوانو خلکو تیر کړیو چې د ایمان نه به نه اوړېده د جامې به یې ترې وویستې او د څرمنې له به یې له د اوسپنې ګومنځې ونیولې او دا غوښې به یې ترې نه په ویښه راټوکلې تکلیفونه خو هغوی تېر کړي دي تاسو تکلیفونه تېر کړي زموږ دا څه تکلیفونه دي زموږ اړه راتنګ شي که نه پلاني اعتراض وکړو ډنګرې اعتراض وکړو ګزار خوشحاله دی کړی ها چا کړی دی وال دې پکې خوړلې چېرته نه وال پکې را نه دي راغلي وال پکې نه دي راغلي تش بس د خولې هغه خبرې دي لوټي راولي الا ازا د خولې رټې بدې دي او زمونږ د ملګرو وړه تنګ شي ویره وایي اعتراضونه دي او مشکلات دي نو دا څه مشکلات دي مشکلات په پخوانو کې دي او زموږ هغه بر مضبوطی مانونه هم ندي نو الله پاک هغه امتحانونه لم لغونه دغه ورکړي هغه شان دي نه دي نو دا خو به تیرې که جنت غواړي دا به تیرې خانه بغیر د دې جنت نه ملاوي وزلزلو او د زړه کولی شي حتی تر دې پورې یقول الرسول چې ویلي پیغمبر د صلی خبرې صبر کوي امداد ورشي والذین واقسانا منو چې ایمان راوړي د سره نو غیب ویلې پیغمبر سره چې کوم کسانو کړه ملګری به نو غیب وی وتا نصر الله طلب امداد الله نو انا خبردار شئ د پیغمبر قول دی ان یقینا نصر الله امداد الله قریب نږدې دی د پاسه همت ته نو بیا ګوره چې الله دې سورې کوثر کې الله فرمایي ان اعطینا الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الله وایي ته څو کارونه وکړه عبادت مالی او عبادت بدني زما د پاره وکړه یو بدل د قران په هم درکم اعطینا الکوثر او دې معنا او د کوثر نه به بدر کوم او دریم نعمت ان نشانیک هو الابتر یقینا ستاسو دشمن جرړه وتی دا ستاسو دشمن بنیاد وته دی د دشمن بدل بنیاد وبس ته خو له همت کوم مثلا خو بیان کړم یس نو دې دې پوری هغه د جهاد هغه مضمون چې هغه پوره شو او دې نه بعد بیا د کورنۍ د اصلاح لپاره قوانين شروع کړل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسوس عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولعمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعمة مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن الله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المهيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوهن حتى يذكرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعل الله ورثة لإيمانكم أن تبروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبهولتهن أحق برجهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة الله عزيز حكيم الطلاق مرتان فيمساق بمعروف أو تسريح بإحسان لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جنى عليهما فيما افتدت به تلك تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تهل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن فإذا تراجعوا بينهم بالمعروف ذلك يواسوا به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضين أولادهن هولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تسعى والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادت إفصالا تراز منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرستم به من خطبة النساء أو أفننتم في أنفسكم ولم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تعينوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرزوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المحسن قدره متاع بالمعروف حقا على الموصلين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصيرا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا منكم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متان إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف وقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء الله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن ايات الجاء يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك على موسى وعلى هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا فضل الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لكن الله ذو فضل على العالمين تلك آية الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورت بقره مقصد د سورت بقره بیان د سلور مزامینو اثبات توحید اثبات رسالت جهاد فی سبیل الله تعالی انفاق فی سبیل الله تعالی په اعتبار د مضمون سره صورت په څلوري شو باندې تقسیم دی اوله شای 96 پورې دي کې بیان دي د اثبات توحید په دې کې د مجاهد د ابتدایي منزل لپاره درې خبرې ذکر کولې یو د مجاهد د نفس اصلاح یو د ملک او یو د کورنۍ د مجاهد د نفس د اصلاح لپاره لس صفات ذکر شو آیت 177 کې بیا د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین ذکر شو بیا مسله د حج او د عمرې راوړله چې د حج او د جهاد په منځ کې ډیر مناسبت دی اوس دې زینا کوم ځای چې تلاوت شو آیت 215 نه د دې زینا د کورنۍ د اصلاح لپاره تلس قوانین ذکر کړي چې د مجاهد په خپل کور کې د خزو بچو سره کور سمي د دې جهاد صحیح طریقې سره وکړي او کچاري مجاهد په صحیح طریقه باندې جهاد نه کوي مجاهد په کور کې امن دی خل سره کور کې ورانه بچو سره ورانه د مور پلار سره ورانه وي دا رنګ نورو نو بیا د سړي زړه ښه وي چې خدای پاکه داسې نه چې زلار شم د ښځې مې څوک بېزتي وکړي د بچو مې څوک بېزتي وکړي مال را نه والي نو د کورنۍ د اصلاح لپاره اتلس قوانین ذکر کوي چې دې سره به ستاسو کور ټیک شي کور به ټیک کېږي نه خو چې د کور ټول افراد د خپل خپل چې کوم د حقوق دی هغه واخلي هر یو سړی خپل خپل فرایض پوره کوي د کور کې بیا شر نه جوړیږي اوس که یو کس د کور ذمہواري او هغه صحیح خبره کوي هغه اصولي خبره کوي او هغه بل هغه اصولي خبره نه مني نو دې سره بیا د کور د تنظیم چې دا خرابېږي او په کور کې بیا فساد راځي ويسألونك ماذا ينفقون اول حکم ذکر کوي د پور د اصلاح لپاره چې د پور مشر با د پور په کشرانو باندې جایز ضرورت د پور د کشرانو په جایز ضرورت پوره کوي خاوند دی نو دی به د خځې د بچو د مور پلار او چې کوم رونه خویندې یا کوم کسان د د خرچې د لاندې دي نو دوی به د هغې ضرورت پوره کوي د چا خرچه چې به د فرض ده نو دوی به هغې له د هغې هغه حقوق ورکوي او که دا نه ورکوي نو کور به ترې وران شي یسألونک دې تپوس کوي ستانه ماذا ينفقون چې دوی څه خرج کوي ماذا ينفقون چې دوی څه خرج کوي نو د چل د خای چې خرچ کوي په کشرانو باندې کشرانو باندې دلته کې مور پلار خپل خپلوان غریبانان هم ذکر کړي او خو ځو بچي نه دي ذکر کړي نو دا خو ځو بچو حق نشته دا خو ځو بچو خو په دوانې ټول نه مخ کې دي اول خو به خو ځو بچو لور کې او دې سره د مور پلار دی په کور کې نو غي لوم ورکي دا رنګه کوم پلار دی په کور کې نشته بعد سیږي نو صرف دا یو ځای په ملامت نه باج خلک وای مشر سره وزیږي مشر مشر بوله کوي ارسو مشر سره وزیږي مشر بوله کوي ارسو نو ګوره دې مور پلار خو تربیت تاسو جوړو لکړو دې مور پلار خو په خېټه کې دا ټول بچي ګرځولو دې مور په خېټه کې ټول بچي ګرځولې دي دا کې په کوم ټول لور کړی دي طالب تربیت خو دې ټول کړی دی دا یو پتا سوالې ولا وته ټیک دا هغه کې په سړیتوب بیا هغه به وایي چې مور پلار زما دي ما سره وایي نو تاسو به د رور سره نه کوئ د خپل مور پلار سره هم کوئ وای نه نشي ولا ورکولې چې ورکوې د پلان کې به بچي خوري تاسو به ما وای ورکا اوس دا هغه شوي که پیسې دي که جامې دي کوهر یو شی دی اوس هغه په خپل خوري او چاله ورکړي بعض خلک چې لسیز ورم کې بیا اختیار کوي ګورو یاد ساتئ دا خبره چې تا چاله یو سیز ورکو کاغه د مور پلان لور کو کاغه د روح خويندو لور کو کاغه د غریبانو لور کو بس هغه شو اوس به د نور اختیار پکې ما د عزیز ورکړې و دي سکو او هغه دي سکو تاسو پوښتنه وکړئ بس چې دا ورکو زه خپل خو غلا چې بهر چي خوري نو دای به دای به د مور پلان سره نه کوي یا ساتي کوم مور پلان دي کورونه خويندې دي کوم غریبانان دي نو ولګوه به چې الله دې پکې برکت واچي د الله دې لوري یسالونک دې تاسو کوي سانا ما زاین فقون چې دې څه خرج کی غنم کو جوار کو کپڑے نو قول دا ورته وایا دلته کې د خرج نه مخکې ورته مصارف خای چې په چا به خرج کوي که بعض خلک د خرج په چل نه پوهېږي نو مشرکانو له ورکي چرچانو له ورکي بدتیانو له ورکي د خرج ځایونه وپېژنه چې اب په دې کسانو به تا اول لګې دی د دا په تا باندې راځي چې پهله ته دی له ورکي نو قل ته ورته وای مان فقط مغه چې خرج کوي تاسو من خیر نه مال نه دلته کې خیر مال دې خیر ویلې دي حلال مال چې دا خیر وي او هغه کې خیر پروت چې په خپل لاس کې ګټلې وي او چې پردې مال وي نو دا خیر نه دا آزاد دي د فلیل والدین په مور خپل لري ولګوي ولا قربین په خپل خپلوان ولګوي په خپل خپلوان کې خزه بچیم راغو اوس یو سړی د خځې بچو جایز ضرورت نه پوره کوي اختر راغو اوس کېږي جامې ولا نه وي دارنګه تعلیم به کوي داخله ولا نه کوي جیب لا ولا نه ور کوي اوس کېږي قانون دا دی چې ټول خلک دغه شي کوي باید خلک وایي نه بچي په پیسو نه ځاتو نو ټیک ته په ډیرو ما ځاتو کنه خو دا جیب لسی دا نور ماشومان له شل د ورځې خوري تم خورا ورکړه چې دا ولته نه ورکې نو دوی بیا د نورو ماشومانو په بستو کې به ګوتې وایي د هغوی نه به غلاګانې کوي ته له خوراک له څه نه ورکې ماشوم دی وږی شو نو دی به اوس څه کوي د بل ماشوم د بستې نه به پراټه وغی را پټوي داسې به کوي که نه کور نه به غلاګانې کوي د کور نه به څیزونه پټوي ماشومان به دې څیزونه پټوي دارنګه خزه ده سړی خزه له پیسې نه ورکړي داغه ضرورت دی داغه بغم خادي وي داغه بجامي وي نو چې ته ولا نه ورکې دا خزه وسه کوي دا په سوال کوي یا وتا نه غلا کوي نو چې خزه دې په غلا دد شو نو خزه به دې غلا کوي بچي به دې مسره غلا کوي نو نن واړو غل دې سبب د غټ مل جوړ شي او کنه یو سړی وایي چې زما خو داسې سخت څوکۍ ده چې زما نه خو څوک یو روپۍ نشي بې ځایه کولی او ما خو له دونه تعلي وایي چې زما نه خو څوک څه شی نشي بې درکه کولی نو ګزار به له واچوي بیا اوسي ها ډېر خو دا چې کړی دي چې تم نشي وي دي او خاوندان یې مړ کړی دي دا د جهالت توجه کو دا سړی جاهل نه وي او ته د خپل بچو له دغه حق ورکولې نو ته به نظر ولې پړو دی به ولې مړ کېدو نو ته د کور دا تنظیم به ولې تسمس کېدو د کور مشر د بشرانو جایز ضرورت په پوره کوي دا رنګ یو سړی دی په کور کې او هغه له ځامن پیسې را لیږي چې دا خرچه ده او زموږ د ښځې بچي ټول تا ته ناست دی نو ته به دی له خرچه ورکې دا چې که نه د پښتنو په کورونو کې نو که دا اوس ښځه ده او که دا سړی دی که دا خوافه ده او که دا سکر دی چې خرچه د دوی په لاس ده او د کومو کسانو د حساب دی له پیسې راځي د خېټې د خوراک د جامه پیزار د غم خادي د تعلیم نه دا به کوي وایي په خبره باندې دا به دای کوي او خامخا به کوي او کو نشي کولای نو ته دی وایي چې موږ یې نشو سر ته رسولی د باندې پکې داسې ظالمان چې پیسې د بار نه راځي او هغه دوی په خپلو عیاشو باندې لګوي او په کور کې چې کوم کسان دي هغوی له نه لوړ کوي په هغوی نه لګوي نو بس هغوی نه بیا شر جوړ شي مشران بیا بغاوت وکړي چېرې موږ له خېټې له نه راکوي سرکاري سرمنه په خیر روټۍ پټې ني نو بس دوی نه خو بیا لیدل کوي په دغه نه بیا بغاوت جوړ شي بلتون ته خبره لاړ شي هر څه تسلو شي نو د کور مشر با د کشرانو جایز ضرورت پوره کوي یو خو د کشر باغی دی خو جدا خبره ده او نور مشر مثلا له دغه ځای نه پری تاسو قرآن ته ګوره خپل لیکل کوم څه په وایي تاسو نو ول یتاما او په یتیمانانو باندې لګوي ول مساکین په غریبانو لګوي وقت سبیل په مسافرې لګوي او ما تفل هغه چې کوي تاسو یعنی هغه چې خرج کوي تاسو دلته کې د خرج لپاره لفظ د فعل راوړلو مطلب دا چې د خرج کول به دا ستاسو دی ماضي کې دیم لګولې اوس په لګې آینده کې هم لګې دا نه چې یو وخت پورې په مور پلار فرض چکا یا په ښځه بچو بې پسې پرېږده دا دا به ورکې ته چې ژوندی دا په تا فرض دي دا به ورکې وما تفعلوا هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر د خپل مال نه نو فإن الله پس یقینا الله بی علیم په دې باندې پوهه دی کتب علیکم القتال وهو کره لکم دا اوس دیم قانون ذکر کوي د کور د مشر لپاره چې د کور مشر بلک سخت طبیعت وي مجاهد صفت بوي لکه څنګه چې مجاهد سخت طبيعت یې کنه په کافر نرمي نه کوي چې دا نرمي ځای چې تل ته نرمي کوي چې د سختۍ ځای نه د سختي ډیره کوي نو د پوه مشر با سخت طبيعت وي او هغه د ځان سره ټوپک تماچم ساتي او هغه کشرانو له په غلطۍ باندې غوسه کوي کله بوالم ور کوي او دا رنګي په بهر وخت د ضرورت وي که یو سړی مذوب وي او د خبرې نه وي نو د دنه بیا نه په کور کې خزه بچیړي دي او نه د بار په کوڅه کې څوک سړی یاري بیا د لړم سرکش شي د یارانی کوي او د سړون د حیا نه کیږي نو بلی سړی راځي په کوڅه کې ولاړ لور د شپې وي نو د کور مشر دا به سخت طبیعت وي خپل لور خپل خزه خپل خور به په کور کې ساتي نو بې ځای ودرېدو ته به نه پریدي که په ور کې خو لور ولې دا شړه پتی وباسي چې د باور کې سره ولاړې خزه دې پر دې ویني ګزار پتی وباسي چې خزه ته به پر دې سره ګرځي کور کې خور دا مور دا نو د کور مشر باندې وجای د سختیم کوي ځکه چې د کور په مشر کې غیرت نه او د کور په مشر کې سختی نه وي نو بیا هغه کور روانېږي بیا ټول د خپل سري نو د کور مشر به داسې مناسب سختی کوي چې ټول به په یو ځای باندې اوسئ او هر چا له خپل خپل حق ورکړي نو کوتې ما او د دې لپاره هغه حکم د قتال راوړلو چې څنګه په جنګ کې په کافر باندې سختی کولی او په دې سختۍ باندې ساز وړو زورلی او دې کې رسو ساز لپاره خیر پروتي نو کتب علیکم القتال فرض شوی دی په تاسو باندې جنگ کول د کافرو سره او هو کر لکم او هر دا چې ځابت لګي په تاسو باندې کرها په بدن باندې بوج راولي او کرها د بړو باندې بوج راولي یعنی دا چې یو کار چې تی کې بړو دی بوج راځي نو که جهاد ته د الله رضا لنه کې د خپل عزت له به خامخا کې جهاد سره وستا بړو بوج راځي او دا به څه مني دا رنګ د کور مشر په تا باندې یو پابندی دی بي پرده کوي لدی نه پری دی دا رنګ د تر ماما کړی دی بي نه شکول نه پری دی دا غصه وړو کو چې راځي چې وایي شپو تپرې نه هو او زه چکر تپرې نه هو و دې کې رسو ستاسو لپاره خیر پروت دی واسا قریبا دا تکرهو دا چې بد بغړای تاسو شي ان یو کارو او هو خیر لکم باغی کې به خیر پروت دی تاسو لپاره باغی کې به تاسو لپاره خیر پروت واسا پری بدن توحبو دا چې په خوښوي تاسو شي ان یو کار او هو شر لكم باغی کې ما شر پروت تاسو د پاره والله ان يعلم او الله پويږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پويږئ مجه د خیر او د شر دا یو په معنا ذکر کا چې ته په ظاهر باندې فیصله وکې او الله تعالی خو پويږي الله سبحانه خو پوهیږي چې دا یو مسله پیښه شي یو کار ته تطبیق شي نو ته د الله سره مشوره کوه د الله سره مشوره هغه په استخاره کې ده چې بنده کله یو کار کول غواړي سفر لذي تجارت شروع کوي رشتہ کوي بل یو کار کوي وټ کار دی او انسان فیصله نشي کولای په حدیث کې راځي چې تاسو استخاره کوئ د الله سره استخاره لپاره صحابه فرمایي چې موږ د نبی علی السلام داسې تلقین کولو داسې لکه د قران د پاره به چې تلقین کولو چې رئیس تکي نو د استخاره دا دعا یاد کړئ او چې څه مسله د تپیخیږي د بدو رکعات نفل کوي چې مکروه ټیم ني د شپې یو کو د ورځې او دا دعا وایي او بیا د الله نه سوال کوي چې الله په دې کار کې زما خیر دې زما بیړه مطمئن کی چې زه په کله کشم او الله کو په دې کار کې زما خیر دې زما د دې بد کې چې بس ته نه وړم تاسو یقین وکړئ تاسو په دې تجربه وکړئ چې تاسو یو کار کې خیر دې ته مو تکله کشي ته وایو دا زما حق دې دې کو او چې خیر دې په کې دې ډېر ته ورې قسمه قسم شکوک او شبهات راشي او دا غشیز نه به ډېر بچ شي نبی علیہ السلام فرمائی اللهم انی استخیرک اے الله زستانه مشوره غواړم به علم کا صاحب علم واستقدرک بقدرتک او الله زستانه طاقت غواړم صاحب طاقت چې الله ته زما امداد وکړي واسالک من فضلک او الله زغواړم ستانه صاحب فضل چې لوی دی فإنك تقدر ولا أقدر الله ته قدرت والای او زما قدرت نشته دی وتعلم الله تقويږي ولا عالم زنه پويګم وانت علام الغيوب او الله تعالی وی په غیب باندې اللهم ان كنت تعلم یا الله کته چریت پويږي اللهم اي الله ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي یقینا دا کار زما لپاره غوړه دی دی معنا تاسو خیال کوئ ښا تو استخاره چې استخاره وکړئ کنه اللهم اي الله ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي یقینا دا کار زما د پاره غوړه دی په دیني و معاشي زما په دین او په دنیا کې واقعت امري او زما په انجام کې د فقدر هلي الله مال په طاقت راکې و يسر لي او ما ته آسان کې ثم بارك لي فيه الله مال په کې بیا برکت واچي وان كنت تعلم ان لا كتبوي ان هذا الامر شر لي چې دا کار زما د پاره بد دی په دیني زما په دین کې وما شي زما په دین کې واقعت امري او د دې انجام خراب دی د فصرفو عني دا کار زما نه واړي فصرفني ان الله ما د دې نه واړي وقدر لي الخير او الله مالا فیصله وکړي د خیر اي سبحانه کوم چې کې چوي ثم ورزني بي الله بیا به زما ناراضي شي بس دا دوا ده دا ځان ته ولیکئ او دا ځان ته یاد کړئ او چې څه مسله د تپیخېږي مشوشه کېږي نو دا وایه د باندې خلک وایي تراله استخاره وکړه تراله وکړه نو استخاره چې بنده په خپل او کې نه غټي کوي ځکه چې د حدیث کې تاسو خیال کړئ نو ټول چې د متکلم دي دا څه لګره الله کدا کار ما د پاره غوړی هغه اوس داسې وی چې د بچی رښتیا ده هاي که مو پلار دواړه شریک دي کنه پلار کوي کومور کوي یا کاروبار دی شراکتيان دې پکې ګڼ دي نو بیا دې یو استخاره وکي بل دې وکي بل دې وکي خو کنه زما کار دې څه ته دې چې ته مال استخاره وکړه نو ته زما په هڅه کوي ها انسان خپل کار په خپل پیژني کنه نو یاره په استخاره کې خوب ضروری دی دا خوب هم پکې ضروری نه دی استخاره مې که خوب مې ونه لیدو استخاره کې خوب لیدل ضروری نه دی په استخاره کې د زړه میلان ضروری دی چې ستاسو زړه کوم طرف ته شي دا په چې دا رښتیا راغلی دا چې نه ورکم کنه ورته دې سوای کړه دی وای چې وری کا بس توکل په ویل نه ورکوي دې بخیر کې بس ورکوي مطلب اشاره ته لراغه د الله طرف نه خیر ته پکشتا او کړه دی بند شو د بسوی مکو او استخاری سره چې بندي یو کار وکړي نو هغه بیا څه ستومانه کیږي نه دا یاد سات ولا په یو استخاره په ما کړی و زما زما مطمئن شو ټیک ته په حاضر سات لک تکلیفونه راغله روسته و بیا خدای خیر او دا چې ویو لکه کله کله دا چې یو کار کې باندې استخاره کړی یو خو بیا لک تکلیفونه راشي هغه ارزي بیا ختم شي بیا وروسته پکې بل لا خیر او فایدې پرتې دي نو الله یعلم والله پوهېږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ یسألونک عن الشهر الحرام دا دریم قانون ذکر کوي چې د کور مشر باندې لوی فساد د ځان بچ کوي او وړو کې نقصان وکړي مطلب دا چې کور کې دو درې کاله کول دي په دې یو کې لږ نقصان دی او په دې بل کې غټه فایده ده نو دې باندې دې غټي فائدې حاصلولو لپاره لږ نقصان بچ قبلای لکه بند تعلیم کوي نو د تعلیم لپاره دې په خبر کې حاصل کې داخلي کې یا په اسلام آباد کې یا په په اکتباد کې کبار دی کی نو زنه دی تعلیم لپاره د خپل کور پرې خودو اصل کې داخل شو یا خپل خپل کور پرې خود کړی کوري واغستو اوس اته خود له تکلیفونه دي کنه او دا لږ تکلیف ته برداشت کو د څه لپاره د غټي فائدې د لپاره چې رسته بددنه یو ډاکټر به جوړیږي یو افسر به جوړیږي یا بنده د قرآن کریم تعلیم حاصلای نو د دې قرآن کریم د تعلیم لپاره د فلحال د خپل خوبونو قضا کو د خپل چې کوم د هغه روټین او کومې کارونه او هغه ته پرې خودو او یا په ذمہواري ډبل شوي نو ټیک ته چې فلحال خو نه نقصان برداشت کو ورس په بیا دلا ډیر سره کوي پرتی دي علم وته پروت دی درجه وته پروت ده مقام وته پروت نو اول بل تکلیف تیرې رسو بیا خوشاله راځي یسالونک دی تپوس کیسانا نشهر الحرامی بباره د میاشت د عزت کې کئی تالیس پی چې په دې کې جنگ کول څنګه دي نو ګوره په دې اشهر الحرم کې جنگ کول خو ناروا دي او چې اوس افلا کافر راځي او پتا غالب کیږي نو دا غي نه خدای چې بنده تعالی غو نه تکلیف برداشت کی اشهر الحرم کې جنگ وکي او الته کافرانو ته جواب ورکړي چې هغه د فشي نو قل دا ورته وای قتال جنگ کول فيه په دې میاشت کې کبیر دالو یا ګنا ده اوس یو څو نقصانات دي نو د دې وجنه په دې میاشت کې د جنگ کول ځای شو یو وسوت بن بند ولن سبیل الله د الله د لارې نه څنګه سره زکو کا چې دوی مسلمانان د قران او سنت نه مونږ کوي وکفر به او دریم نقصان چې د انکار کوي د قرآن او سنت نه او دریم والمسجد الحرام ويسدون من المسجد الحرام او خلق ونی کوي د مسجد الحرام نه صحابه ونی کړو چې هغه هغه عمرې تتلو نبی علی سلام او صحابه ونی کړو وای خراج والی او سرورم ګنا چې وسبل دا اهل د دې مسجد الحرام منه د دینه چوزي د خدای په کور کې عبادت ته نه پریدي نو اکبرو دا لویه ګناه ده عند الله بنز الله باندې خلکو ته لویه ګناه نه ښکاري خو دا لویه ګناه ده چې دا څلور نقصانات راغو اوس په سره جنګ خامخا کې او پنځم ول فتنه تو شرک چې دی اکبرو دا خو ډېر لوی دی من القتل د ګناه نه شرک دا ډیر لوی دی د قتل نه نو ایمه دی د قتل شي او چې دا شرک ختم شي نو کوس ته jihad نه کوي نو کافر به غالب شي تا به د خپل ملک نه وباسي یا به په خپل ملک کې عادتي چې کومې تور طریقې دا غي د بلې نه پریږي نو ولا یزالون یقاتلونکم اوس دلته کې څنګه مجبوری ذکر کوي چې کته وی چې یاره زه به ورک شم او زه به ورته سنه ویم نو ما ته به هم سنه وایي نو الله وایي چې د کافرو په خټه کې دا خبره نه ده غږلې چې ته ورته غږ نه کوې تا ته به نه کوي ته به ورته غږ نه کوې او دوی به په تا باندې حمله کوي چې هغوی د باندې حمله کوي نو ته ولې د مخکې نه تیاری وکړه ولا يزالون همیشه وي دا کافر یقاتلونکم چې جنگونه وکړي تاسو سره حتا يردوکم تر دې چې دی واړی تاسو ان دین کوم څه د دین نه نستاو کو چې د دې طاقت کیږي نو مې يرته دې تاسو چې مرتد شو څوک چې مرتد شو من کوم تاسو نه ان دیني د خپل دین نه یا څوک چې موړي دوه دیني د جهاد نه جهاد بدی شي یره زمون کارو جهاد کول نه دي زمون کارو د کافرانو مسلمانو دي جهاد په دې شو نو فیمت دې مر شو او کافرونو دې کافرو کافر انکار کوونکي د دین نه د دین اسلام نه نو فو لای کا پتا کسان همیتوت برباد شو معلوم نه کمل نه دي په دنیا او آخرت کې واولائک او دا کسان اصحاب النار اور والا خلق دی هم دی بافیا پر اور کې خالدون همیشه د پاره اعتراض راځي چې اسلام کې خو په زبردستۍ ایمان وروړل نشته دی نو دې ځای کې وایي چې تاسو سره جنگ وکړئ نو کوی که دا خو دوی مجبور شو ایمان وروړو ته نو یقینا چې په اسلام کې زبردستی په چا ایمان راوړل نشته دی او چې یو سړی یو ځل اسلام راوړي او د اسلام حقانیت تقسیم تسلیم کی او بیا د دې نه انکار کوي نو دې ته وایي بغاوت څه شي بغاوت او د بغاوت سزا دا په ټوله دنیا کې هغه څه شي دی قتل مرګ دې به وجل کېږي دی اوس نه پاتې کېږي ته بغاوت وکړو مسلمانان نه که بی دینه خلک هم دي غیر مسلم چې کوم دي د هغوی په ملک کې چې یو کس بغاوت وکړي د خپل جنډې بېزتي وکړي او بل یو ملک سره ملاو شي نو د هغه سزا چې یې قتل نو مسلم اسلام خو بیا ډېر چوک دی د دې نه تاسو څنګه انکار وکړو د دې نه څنګه بغاوت نو لایک دا کسان اصحاب النار اور والا خلق دی هم دی باقیه په اور کې خالدون همیشه د پاره وي اوس بشارت ان الذين يقيننا کسان امنو چې ایمان وروړي دي امنو ایمان وروړي منلي مسله د جهاد والذین وقسان هاجروا چې هجرت کړي دي وجاهدوا جهاد کړي دي په سبیل الله تعالی پلار کې اولائک دا کسان یرجون امید ساتي رحمت الله دې رحمت الله چې جنت ده والله والله چې دې غفور رحیم بخون کې دې خاص مهربانه یسألونک عن الخمر والمیسر دا اوس د دې سره څلورم قانون ذکر کړي چې د کور مشر ما د لګي فائدې لپاره ډېر نقصان نه کوي دا غد دریم قانون برکت دی هغه کې وی چې غټه فائدہ وینو غټه فائدہ چې د کور کنازي نو دا غینا غا وړوکې نقصان باندې برداشت کول شي کنه اړي برداشت کی نو دلته کې وای چې په کور کې تعالی غټ نقصان جوړیږي هغه لګي فائدې ته بڑا نه خکې او باغې باندې مسله راوړه د شراب او د جواري چې ټیک ته په دې شراب او په جواري کې ظاهري لګي فائدې شته جواري کې کله کبېلی بند نو کله به کوم غټي او شراب چې بندوس کی نو لکه نشه شي پکې ود شي او دا ظاهري فائدې دي د دې رسته نقصانات ډیر زیات دي د دې وجنه شراب او جواری دای بند کړو یسالونک دی ته پوس کوي سان ان الخمر په بار د شکلو د اسکلو د شرابو کې ول میسری او د کولو د جوارای کې چیرې شراب او جواری دا څنګه ده او منافع فائدې دي لناس د خلکو لپاره لګي فائدې دي پکې او اسمهما ګناه د دې دوانو اکبر ډیر لوی ده من نفعهما د فائدې د دې دوانو نه ځکه چې دماغ شراب سره په دماغ باندې پرده راځي انسان نه انسانيت ختمي دا نه کې باندې زمون زمونی شي نور چې د نیکي کم کارونه دي نو دا غي نمونی شي نو شراب چې دی دای د دې وجه نه منی کړی دی چې انسان د دین دنیا د خوشحالو نه محرومه کی د دین دنیا د غیظت نه محرومه کی ویا سلونه کا دي تاسو کایستانا دا ستمه کای راول حکم اول حکم چې موږ څه خرج کو نو ولې وته مصارف خون او اوس وته وایي چې څه به خرج کی نو وایي سلونه کا دي ته پوس کوي ستانه ما دا ينفقون چې دای څه خرج کی نو قول الافا ته ورته وایي د خپل ځان نه زیاتی کوغه ورکا قول الافا بعض خلک وایي قول الافا وایي چې ستانه زیاتی شي نو هغه ورته چې د بنده نه زیاتې شي نو هغه څه شي هغه ډیرانی شي هغه په ډیرانی شي لکه روټای دا دا نه زیاتې شو او اوچ شو او کله کا شو نو دا خلک کباړ پېچي او کدا به خلک پرې کباړی شي که نو مطلب د ځان نه زیاتي که لکه ته دوه روټۍ خورې دوه روټۍ خورې نو دوه مه خوره یوه وخوره او دا یوه چې د خدای په نامه ورکړه د ځان نه زیاتي که یعنې ځان لږ تنګ که د صحابه هم دا صفت و او یو سیرې نه لن څه چې ولو کانه بهم خصاصه په صحابه که بعد تکلیف مو خپل ځان به لن تنګ کو او بل مسلمان لبه ورکړه جامې دي نو ته چې په پنځه زره جوړه اخلې دا بل رور خور دی غریب دی د په دوه نیم زره والا په درې زره والا دی بل غریب له پکې څوک د بعضې منده چې سې ټول د خپل ځان نه تاوي نو ټول د خپل ځان نه وتاوه دی بل غریب له پکې څه ورکړه دا جامې دي ډېرې دي او ستا پکې نمبر هم نه راځي چې ته یې واغوندې نو دی بل غریب لته ورکه داغه په ضرورت وي بیزار دي ستا ډیر دي دی بل غریب لته ورکه داغه په ضرورت وي نو کولې لافو ځان نه زیاتی کا او کته وی چې زمانه به زیاتی کیږي نو زیاتی کیږي د چا نه ورشه وګوره د نواز شریف نه زیاتی شو ها دا رنګ د زرداری نه زیاتی شو څو نه راټول کی دینو رو تاو ګورې څو نه راټول کی کروڑونه نه چې اربونه کهربونه یې راټول کړه نو زیاتې شو تینو عوامو له دې څه ورکړه د عوامو باندې فعل حل څومره سخته ده تکلیف دی نو تا چېرته کې ولیدو دا چېرته ولیدو دا د دنیا چندې وشولې خیراتونه راټول شو د ټول ملک نه د دې ملک د سیلاب زدګانو لپاره د چېرته پکې تاسو ولیدو چې زموږ د ملک بادشاه پکې څه ورکړو چې د یو وزیر پکې تاسو ولیدو یو لک لکه روپۍ په کې تاسو ولیدې ځان زیاتې کېږي نه اچا چې ځان نه زیاتې کړي نو هغه پکې ورکړي د ځان نه زیاتې کې ځان ولغونه څنګه بل لواله ورکړي نو په لیلا فاته ورته وای د ځان نه زیاتې کا او هغه ورکړه کذالک هم دارنګ یبین الله کار بیان ای الله لکم الایات تاسو ته نخې د کور د اسلام دلایل د کور د اسلام چې کور به څنګه سمي لعلکم تتفکرون خامخا چې تاسو د فکر نه کار واخلئ چې فائدہ دې پس کې ده د کور په خرج کې ده او په بل خرج کې ده نو کور کې ته خرج کې ورکې نو خزر هم د سره په مینه کنه او سړی سره پیسې شته خو دې جامو نه ورکای او بیا وای دا ما سره کینی نو ما ته خان دی نه نو ته ته پسو خان دی تا سره پیسې شته ته په بازار کې ګرځې چرګان مېان خوره او خپل سپیری له دغه دالونه سبزیانې نیولې دي او بیا وې دا وران تندې دي نیولې دي او خبرې سمې نه کوي نو ته چې په بهر خورې په پردو خلکو یې خورې د خپلې ښځې هم چې راونه کړه دا وایي چې یاره بچي مې دي او ما سره مینه نه کوي خواله نه راځي نو تا چې پیسو له دا جوخت ته غوټه ورکړي د خدای بندلې کې تر اوس پړه کړه ورکه دي ماشومان له جامې والا خوراک والا والا نو چې ته په بچو نه لګې ته په خځې نه لګې ته وایي یره وایي مور پلار وایي چې راشم سلام کوم مخه نه واړی د مور پلار چې راغه دا غوټه خځې له ورکه بعضې داسې وي که نه امور دې تش سلام ورویشتو نه په تش سلام څه کوي یره وایي مور تندې وران کړی دی نو د مور به تندې نه ورانېږي چې سختې ټول عمر هغې تېرې کړي او هغه خوشاله او خادیانې نورو خلکو ته ورسېدي نو مور پلار خپسي دي کنه نو د هر چا خپل خپل ځای دی هغه باندې خرج وکړه چې تا ته خوان چې تا ته خوشاله شي او یره زما پړ کې خو د سره ډیره مینه ده نو مې ستاسو لړنه څه خبره تا سره چې دا کومې دي دا ته ولګوه نو ستا دړه مینه به ښکاره شي که نه خبره داسې ده نو چې اوس د ماشومانو ضرورت وي جامو ته پیزارو ته دارو ته او پلار وایي چې زما خو دا بچي ډېر خوښ دی دا پیسې ولا سنبالو ممدی لې سنبالو نو دا هغه د ملیزي لاټین دی کوم خدای لې ښه دی اوس یې ته نه ورکې کله به ورکې اوس یې ورکه پته یې ولګه چې تاسو سره مینه زیاته شي نن دې وځي واړه دي دی تا ته محتاج دي ته په ولګه سبا چې ته بوډا شي پتا ملک چې په تا په نه لګولې نو بیا وته څنګه وي چې بچو مال راکړي ما پتا سره لګو قرآن کریم داسې د وی خوي ښه دا مسائل راکړي خیال دې بل یو کتاب شته داسې چې داسې مسائل به تاسو ذکر کړی وي په دنیا او آخرت چې تاسو سوچ او فکر وکړئ په دنیا او آخرت کې یسالونک عن الیتاما دا اوس دې چې پنځم قانون ذکر کوي اصلاح الیتاما په معاشره کې یتیم موسیقي کنه کور کې د یتیم پاتې شو وراره دې خړې دې نو سې دې دا وراره بچي دې دا وريري بچي دې نو دوی دا نه تاسو کوي چې را موږ په کور کې یو یتیم پاتې شي نو په دې باندې وسنګ خرج کوو دوی به څنګه تربیت کوو نو دا غي جواب کوي چې لفظ د اصلاح راوړلو چې د یتیم په تخې خوایي لټه هغه بار طرف شي نو یسالونک دې تاسو کوي سان ان الیتام په بار د یتیمانو کې نو قل تو ورته وای اسلام لهم خیر خیر خواهی د دې یتیمانو غره ده لفظ د اصلاح راوړلو چې د یتیم په څه کې فائدہ د هغه کار به ولکې کله کو تاسو د یتیم اما یتیم خپل په خی سړی او تاسو خپل یتیم یو دی تاسو باندې نو په یو دی وته یو اشاره کوا په انډیواله کې خلک باندې خرچه کوم راځي او چې ځان لوازه هر یو څه بیل بیل وروړي به په خرچه ډیر راځي وای راځه انډیواله کې نو چې د یتیم سونه لګي هغه پر ولګي نور ولې چمکوا دارنګه د یتیم پیسې دي مکه دا یا دکان دی نو په هغه طریقه باندې هغه چلوه چې پای کې د یتیم خیر وي دا په کې فائدہ وي دا نه چې د یتیم پیسې او دا مو څه خیرات زکات ټول خپل جیب ته واچو نو قل تو ورته و اصلاح لهم اصلاح د یتیمانو د لپاره خیر ډیر غوړه ده قران کریم کې الله رب العزت د یتیمانو په حقوق باندې ډیر زور ورکړي ځکه چې پلار یې مړ شو پلار یې مړ شو یوې رډي او بلې رډي موري نو کونډه شي نو هغه کله کله بل خاونو کې پاتې شو څوک ماشومان د دې ماشومانو داړه ډېر زیات خوږیږي د دې داړه ډېر زیات تړ کوي او دای ته بیا قدم په قدم د خپل پلار احساس کی چې کله دا دفتر ورځ شي او دا ټول ترونو خپل بچو له جامه پیزار اغستې دي یتیمانانو نه نو دوی له خپل پلار وریاد شي ویره که زموږ دا جیوې موږ نه بیم کړیو نو دا ترکې کره هم نه خو دې وریرونو لبم والی او کره هم نه نو خپل بچو له ګران ګرانوالي او مګو چې دا وریرونه ولا خپکی او بیا وته وګوره تاسو خو بلار نشته دی او موږ له بلار دا وښت موږ له بلار دا وښت په کار دا دی چې دې تر دې ورونو لم وسره غسته وي دې ماما چې خپل بچو لا غسته دې خورونو لم وسره غسته وي نو یتیم ته ټیم په ټیم د خپل بلار احساس کیږي کوم ټیم کې چې د نیکه میراث ویشل کیږي او نیکه ژوند دی وی کنه او بیا پکې आवाज شي وایره وای د خپلار نشته دی پکې څه نه کیږي یتیم د دغه ټیم هم ډېر زیات احساس کوي دا چې په کور کې خادي وي او د چا پلاري او هغه خو خپل بار دن نه کیږي ځکه دوی خو څور کړی دي کنه او د یتیم سره خو سنې چې هغه سدالې ته پالای ورکی د یتیم هغه نه دي کې او دی غړې دي کې ته اخوا شو ته دی خوا شو ته خوا شو دی د دې راشي مور در ابرو دی مور وي څنګه پلار وي موږ په خلکو ټول سپکوالې کا د یتیم سره په هر معامله کې زیاتې شوې دي چې د یتیم پلار مړ شي نو ترونه او نکونه ماماګان د یتیم په مال باندې اختر جوړ کی نو علی دا پیسې راواله په دې جمعو کوي په دې سلوختیو کوي په دې خیراتو کوي حواله هلې هلې زر زر دا پیسې خلاص کړي یو د خدای بندگانو د یتیم د مال نه خو خیرات ته ضرورت نه و که ستاسو په سود کېدو ستاسو ورور او ستاسو زوی نو تاسو په خپلو پیسو خیرات کړی د دې یتیم دی ولې د پیسو نه خلاص کو د ده مور به څه کوي په کورونو کې به کار کوي که خیرات به راټولوي دې بچو له به دا څه کوي نو د یتیم په حقوقو باندې قرآن کریم ډېر زیات زور ورکړی دی چې یتیم سره په هره وخت کې ظلم شوی دی نو تاسو اصلاح کوئ نو ایز تو خالی تو هم کچر دای مو یوځه کده ځان سره په خرچه کې د فیخوانو کوم تاسو رونه دي تاسو رونه دي والله یعلم المفسد والله پویږي په فسادي د اصلاح کوونکی نه چې دا د یتیم دی پیسو لې چل جوړ کړی وي او کوشش کوي چې وانه دي نو کی الله خو پیژني فسادي ولو شاء الله لعنتکم او کچری د الله خو خوینو تاسو به سختۍ ته نیولې وې چې نه د یتیم خرچه بدن سره نه یو ځای کوي او بیا له بوله پخوي او بیا له بوله ورکوي نو الله وی خیر دی الله به باندې سختی کړی وګوري نو څوک هم چې یتیم مال خوري هغه الله بیا داسې ناکاره مرزونه ولګي چې هغه خپل حلال خوراک هم پیپن دا چې های بلډ پريشر وته ولګي چې غوخه په بند شي ویږي په بند شي غوړ به باندې بند شي بس بیا یې شیدلی خوري نو ولو شاء الله کچره خو خوي د الله جبر ایمان کچره خو خوي د الله سختي لئن تکم تاسو به سختي ته نیولې وي خو نه نرمي د سره وکا چې د یتیم په کوم کار کې فائدہ او خیر دی نو هغه ولا کوا ان الله یقینا العزیز غالب دی چې حکمت ولا ذات دی ولا تنكه المشركات حتى يؤمنوا دا د دې ځنه شپږم حکم ذکر کوي چې کور کې دی لور د زوی دی چې لور پسې رشته راځي د مشرکانو خلکو هم راځي ځکه لور چې پیغله شي هر قسمه خلک رانه نوسي تپوس کوي نو چې دا رشتې راځي نو د دې وجه تپوس کوي چې یاره دا خلک څنګه دي شګان دي که بریلیان دي دوی موحدین دي او که دوی مشرکان دي که مشرکانو د خپل لور به ولا نه ورکې ځکه چې ښځې عجزه یې کمزوري مشرکانو غره واده شي ښکلې جنۍ وي ښکلې عالمه وي او مور پلار یې بس دې ته سوچ نه کوي چېرې دا زه د خپلې لور څنګه خلکو له ورکوم نو کله مشرکانو کې ورکې او کله دې ناکاره ملیانو له ورکې وایي کار څه دی عالم خو دی که نه نو خو عمل عالم نو خو امارو هغه خو جنۍ بیخي دار څه نه وویسته نه په کور کې درس ته پرېږدي نه مرکز ته راپرېږدي نه تنظیمي کارونو کې حساب استو ته پریګدي نو په کار باندې چې لور باندې ورکړي نو لکه تاسو ته چې دا مشرک دی دا موحد دی که مشرک لدی ورکا نو ستا لور به کمزوري واپس په دغه باور به زیات شي لور نه به د قران او سنت تر څه پاتې عقیده به تباہ شي عقیده به برباد شي د بیا ویره مو ګران سره منځلي که خدای چې د سپیرو کرانا څه د جسته نه پریدي نو ګوره یو خو هغه چې هغه روستو خلک بدل شي او بیا وایي چې نه قرآن دې نه بیانوي او قرآن له دې نه ځي خو چې د اول نه درته ووایي چې یاره مونږ د دې قبیلې یو او ته خو پوهیې چې دا مشرکان خو بیا مني نه نو ته ولې لور ولې ورکړي په کور کې بشر جوړ شي سالور به موحد ای هغه به توحید ناره وای هغه به مشرکان یا غیبا یا علی مدد ناره وای نو کور کې بشر جوړیږي کنه نو ولا تنکه المشرکات پنیکام اخلی مشرکان خزی حتی یؤمننا تر دې چې ایمان راوړي ویره چې خزه کې نو مشرکه ونه کې ولا امت مؤمنه تر مخا وینځ مؤمنه خیرون دا غره د مشرکتین د مشرک آزادینه لمال هدا غي د مال د وجنه چې مالدار ده مالدار ده څه په نکاح خپل یا ولی حسب هدا غي د نسب د وجنه خاندانی چې څه کا ولی دینی هدا غي د دین د وجنه ولی جمال هدا غي د وسل د وجنه نبی علیہ السلام فرمایي تربت یدا کا تعالی سن دې په خبرو کې کړ شي فرف بذات الدين یعنی ته خپل ځان کامیاب کا په دیندار خزه باندې کور کې چې دیندار خزه وي سړی مسره دیندار شي چې کور کې دیندار خزه مور دیندار وي بچیم دیندار وي بچیم بیا د قران او سنت طرف ته شوق کوي او چې مور ډموي خزه ډموي او خزه یا شي یو بدکار وي د بچیم بیا غسی شي ځکه د خزه خاوند د یو بل سره ډیر قریبي تعلق دی چې خزه نیک شي سړی به سره نیک شي ځکه یو وخت د چې نیک شي یو ټول کورنۍ د دې سره نیکان شي یو سړی که بدکارای بس خو یو سړی دی هغه دون دعوت نه چلای خو خدا دا د شرک د پاره ډیر دعوت چلای دا د بدعت د نیکۍ د پاره ډیر دعوت چلای خزه که مشرک وي نو ټول بچی ځان سره مشرکان کی او که خزه موحد وي ټول بچی وسره موحدان شي د تربیت خبره ده نو کور ته چې راولي نو څنګه خزه راوله چې کور ته جنت شي او که ته مشرک بدعت نه راولي نو شر به وي ته به یې توحید دی هغه به وي شرک دی ته به یې سنت دی هغه به وي بدعت دی ته به یې پرده کوه هغه به وي نه همداسې ګرځه شر به جوړېږي که نه نو ولا عبد مؤمن خامخا یو غلام موحد خیر دا غره دی من مشرکین د آزاد مشرک نه ولو اعجبکم اگر که تعجب کې واچي تاسو د مشرک تا مال او نسب که مشرک هر څونه خاندانی دی خپل دی مالدار دی هغه له جنۍ نه ورکې ځکه چې جنۍ له بدل عقیده تبا کې نو اولای کدا کسان دا سبب ذکر کوي چې د مشرک سره د خیخی کول ولې ناروا دي ځکه چې دا مشرکان خلک جهنم په لرا کاږي اولای کدا مشرکان یدون رب خلق ال النار اور طرف ته والله الله چې دی دورا ولی خلق ال جنت جنت طرف ته ول مغفرت او مغفرت طرف ته باذن په حکم خپل ويبينو خار بيان ای الله آیاتی دلائل د کور د اسلام للناس خلق تعالی اللهم يتذكرون خامخا چې دې نه فهم واخلي ويسألونك عن المهيز ويسألونك عن المهيز دې نه سوم حکم ذکر کوي د کور د اصلاح لپاره چې ځان به د پلیتو نه ساتي په خپل باب ځان د پلیتو نه ساتي او خپل خزي بچي بم د پلیتو کارون نه ساتي او په هغه باندې مسله راوړه د هیز انهي عن الزواج فی المهیز یا انهي عن الافعال ممنوعه نهي راوړله چې په حالت د هیز کې به سړی د خځې سره کورواله نه کوي ولی دا ځکه چې په حالت د هیڅ کې خزا دا ډیره زیاته په تکلیف کې وي په دې یو درد وي په دې یو تکلیف وي په دې یو تیاره وي ساډوبې وي نو اوس که په داسې حالاتو کې یو سړی د ښځې نه د کوروالی مطالبه وکړي یو خو چې له تکلیف ډېر دی هغه خو دې څه خوند مزه نه شي اخیستی دویم دا چې په حالت د حیض کې د کوروالی څه فایده نشته د دې نه مرضونه ډېر زیات پیدا کېږي سړي ته مرضونه لګي او ښځې ته مرضونه لګي ډېر ګنده ګنده مرضونه د دې نه لګي نو په حالت د حیض کې که یو سړی د ښځې سره کوروالی کوي نو د ښځه به دې خفه شي وایي به چېرې دا ته څه کې زما دې بیمارۍ ته ته نه ګورې او خپل شهوت پوره کې نو دواړه به په جنګ شي نو کور به وران شي نو په حالت د هیڅ کې کوروالي کول دا سخت ګناه ده واځ خلک د دې خبرې پیخي پروا نه کوي او بس لګیایي نو په حالت د هیڅ کې که یو سړی د خځې سره کوروالي کوي وګوره دا حرام دی او دا ناروا دی نو یا سلونه کا دی تپوس کستان عن المحیض دی په بار د هیڅ کې په حالت د هیڅ کې موږ څه چلو کو د خدو سره کورواله کولی شي کولی شي کولی نو قل تو ورته وایا هو د هیڅ چې جواب کوي اذن دا یو تکلیف دی دا یو بیماری ده د خزو وفات ذل النساء نو بیر تشی د خزو نه په المحیض په حالت د هیڅ کې بیر تشی جدا شي دی نه په حالت د هیڅ کې د خزو سره د کوروالي نه جدا شئ ولا تقربوهن او تاسو منی ذکیږي د خزي تا په کوروالي سره حتا یطهرنا د دې چې دی پاک شي حتا یطهرنا من الدم تر دې چې دی پاک شي د وینې نه چې دی پاک شي د وینې نه نو بیا سره خیر دې کوروالي کولې شي خو وینې نه مراد صرف دا نه دی چې هغه دې زوینه بند شو بس بیا چې هغه کومه خړه مړه وینې به کې خیر دی څو پورې چې ښځه مکمل پاکه شوي نه پیدا تطهر نه کله چې مکمل صفا شي او وینه مکمل ودرېږي او هغه سپین صفایي راشي لفاتهن من حيث امركم الله یو خزه چې په خپل تاریخ د هیڅ نه لامبي مطلب شپږمه ورځ ده د چا اوومه ورځ ده د چا اتمه د دا چې د هیڅ نه ولامبي نو یې نه بعد به کوروالی کوي پوهېږئ په خبره باندې دا مسلې باریکې دي خو دا په دې روژه کې بیا ډېر سر راووایي د ځان پې پوهه کوي چې بیا څوک نه تپوس کوي نو جواب ورکوئ او کوس د یوې خزې هیزو د هغې موده لس ورځې وه او لس ورځې بعد که دې لمبلي نم وي او خاوند دې له مطالبه وکړي د جما نو لمبل ضروري بیا نه دي جما دې وکړي نو بس بیا یې نه بعد لامبي دا نه چې کېنې ده جما نه بعد بیا لمبل نشته دا مطلب نه دی زما د خبرې که د لس ورځو نه مخکې یوه ښځه د حیض نه پاکه شوه او دا کوروالی کول غواړي نو پیله به لامبي د هغې نه بعد به بیا کوروالی کوي دا نه چې کوروالی به پیل وکړم بیا به دواړه غسل وکړم دا شی پکې نشته پرې حیض دا د ښځې د ځوانېدو نښه ده چې یو جنۍ بالغه شي نو د دې حیض راځي د چا درې ورځې وي د چا پنځه وي اخري حد هغه لس ورځې دی او که د درې ورځو نه مخکې د چا وینه بنده شوه نو دا بیا هیڅ نه دی داسې بیماري ده نو که دې نه بې منځونه قضا شوي دي خو یې جوړې هیڅ شروع شو او هغه هیڅ نه دوه ورځې وه یوه ورځ وه او بس بیا ړوونه نو بس بیا دا هیڅ نه دی دا استحاضه ده دې کې دې بیا دا خپل منځونه ور شو کولی شي په هر منځ به نوې چاردان کوي او کپړه مپړه چې یې وبدلوي نو فایزا د طهر نه کړه چې خلی خزه خزه فاشي خزه فاشي مطلب غسل کی صفاتو هن رات لکوي چې خپل خزه ته من هي سو دا غ طرف نه امرکم الله چې حکم کړی تاسو الله نو معلومه دا شوه چې کورواله چې دی دا به د مخې د طرف نه کېږي بعضې سړي هغه کورواله د شا د طرف نه کوي خو یاد ساتئ دا په لواطت کې راځي او دا حرام دي بعضې ښځې وایي یره وایي موږ څوک د سړو مطالبه ده نو د سړو مطالبه د حرامو ده نو ته به څه کې حرام به کې ځان تباه کې دا او د ځان د مرګ لای کې دا خو لواطت دی دا خو سړي په سړي دغه بدفعلي کوي نو ته ولې دا کار کې دا حرام دی نو دوی په دې باندې محبت جوړوي و یره وای دا وې د سړو مطالبه ده نو نفاتوه النار اتلو کوي دې خزه دا من هي سوداغه طرف نه مرکم الله چې الله دې حکم کړی دی په کوم طرف چې دغه بچی پیدا کیږي او دغه طرف په جمام کیږي ان الله یقینا الله یحب التوابین من قید توبه وسن کو سره کو سپورې دی په حالت ته هیڅ کې پرواله کړي کو په تو شاد مخې دی کړي نو توبه وباسا و یحب المتطهرین او الله پاک محبت کوي د ځان پاکون کو سره ورته دې یو مسله بل راوته چې هیڅ د خځې یو بیماری د غیر اختیاري الله وی تاسو د خزو نه جدا شئ او بدعت دا چې یو ګند یو پلیتی ده نو د بدعتي نه مجه دا کیږي څنګه چې په حالت د هیڅ کې به د خزو نه جدا کیږي دا غي پوری یو ګند لګیدلی یو پلیتی لګیدلی ده نو دا چې با په یو کس مشرک بدعتي دی نو دا غي نه هم تاسو جدا اختیاري د مشرک بدعتي نه به بایکاټ کې د هغې نه به اعتزال کې ځکه چې اوس په کور کې یو کس موحد دی او بل د مشرک سره تللی راغلی دی جنګ به جوړېږي که نه یو موحد دی هغه به موحدین خپل کا دنیا او آخرت کې په ښایسته ښکاري بل د مشرکانو سره ډله پر کوي جنګ به جوړېږي که به نه جوړېږي د کور په اصلاح کې دا خبره هم راوړه چې د ګندو خلکو سره به تعلق نه ساتي که د ګندو خلکو سره تعلق ساتي نو بس کور به دې وران شي اتفاق به دې ختم شي د کور نه به دې برکت ختم شي نساؤکم حرسل لکم دو د دې ځای نه اتم حکم ذکر کوي مقصد النکاح مقصد د نکاح مقصد د نکاح د نیک اولاد پیدا کول ټیک ته په جما کې لذت هم شته خو د نکاح مقصد ته چې جما نه ده بلکې د نکاح مقصد هغه نیک اولاد پیدا کول دي بچی پیدا کول دي د یو نوي خاندان هغه بنیاد کې خودل دي چې په یو نوي خاندان جوړي د نکاح مقصد دا وي نو نساء حکم خزی ستاسو هر سل لکم چې د فصل دی ستاسو د پارا هر سل لکم ای موزعو دا خزی چې دی ستاسو د پارا زید ستاسو د فصل لکه څنګه چې پتی کې بند فصل کوي نو دا رنګ د دې خزنه ستاسو بچی پیدا کیږي او سید محترم فرمایي وای د دې آیت نه یو مسله بلم ثابتېږي چې وایي که څوک بچی راوړي او په منځ کې وقفه کوي نو په دې وقفه کې ګناه نشته یو بچی بندول دي هغه کې ګناه ده چې تا ته څه مسله څه تکلیف نشته ولې بچی باندې او یو وقفه کول دي لکه څنګه چې باندې فصل وکړي او بیا اوري بینه سمودای پری دي کنه غفصل داشان پریدي که نه پریدي غنم چې خلک وکړي او بیا یې ورېدي د سموده دا ځمکه دا شان پرې نه دي او بیا هغې له سرې مرې او دغه ورکړي چې دا ځمکه واپس تکړه شي چې د بیا صحیح فصل وکړي نو وایي دا شان دی که بنده په بچو کې وقفه کوي لکه کومه ښځه چې بچو له خپل پی ورکوي نو اکثر داسې کېږي چې کومه ښځه پی ورکوي نو د هغې بل حمل پسې زر نه جوړېږي دا دوه دوه نیم کاله وقفه پکې راځي او کله د چا زر جوړیږي نو هغه بیا په جایزه طریقه وقفه کولی شي نو نساء حکم خځې ستاسو هر څه لکم زه د فصل دې ستاسو لپاره مطلب څه د نکاح مقصد بدای چې د نکاح اولاد پیدا کړي وفاتو رات لکوي هر څه کوم خپل فصل ته ان شیتم حکم کیفیت چې خو خوي ستاسو ان چې دې دې کې اشاره د کیفیت ته کوروالې په ولاړه کې او په ناس پکې او که په ملاس دی کې هغه ستا خوښه ده خو محل د جما هم دقه یو د مخې طرف وي دا نه چې خلک وایي یاره وایي قرآن وایي چې ان شئتم ستاسې کوم طرف خوښ دی که مخه دې خوښه یو که شا نه دا خبره نه ده د شا په طرف کې بچی نه پیدا کېږي نو ته په دغه ځای کې خپل طاقت ولې صرف کې یو خو ګناه ده او بل د انسان صحت پې ډېر خرابېږي نو ان مطلب کیفیت ته ابن قتیبه معنا کوي په غریب القرآن کې چې ان د کیفیت لپاره ده که په لاس دی کې که په ملاس دی کې په محل به دغه یو وي د جمع وقدمو او مخکې ولېږئ لانفسکم د خپل ځانونو لپاره د خپل ځان لپاره مخکې ولېږه څه یعنې د نکاح مقصد چې دی هغه به نیک اولاد وي د تنظیم هغه افراد دې زیات کړه نکاح چې نکاح چې کې جما چې کې نو اراده به ساده نیک اولاد وي د بني اولاد د مور او پلار لپاره څه کوي جاریه وي یا وقدمو لانفسکم مخکې د خپل ځان لپاره نیکی نو نیکی مطلب چې ته خدای سره کوروالې کې چې څنګه نیت د افاق او د پاکدامنۍ وي که سړی چې خپل خځې سره ملاویږي دی پاک دامن شي او چې پردو خځو له ورځي نو دی پلیت شي او بدنام شي نو وقدمو مخکې ولېږئ لانفسکم د خپل ځانونو دپاره نیکئ او یا مطلب دا چې قرباني کوئ نو د هغې نه مخکې دعا ووایئ چې الله ته موږ د دې شیطان د د ده د تسلط نه او د ده د دغه نه شر نه موږ بچ کړي الله نیک اولاد راکړي زموږ اولاد هم د ده د شر نه بچ کړي نو واتقوا الله ویرېږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم چې یقینا تاسو ملاقوه ملاقات کوونکي د الله سره وبشر المؤمنین او زیری ورکړئ مؤمنانو ته چې دا احکامات څوک مني نو الله یې زیری ولا ورکړي چې تاسو کامیاب یئ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دا د دې سره له قانون ذکر کوي تعظیم لله تعظیم کوي د الله د نومونو په کوم کور کې چې دروغ شروع شي نو بیا هغه د دروغو نه د بچ کېدو لپاره خلک قسمونه خوري په دروغ باندې نو په کوم کور کې چې دروغ شروع شي او په دروغ قسمونه شروع شي نو دا کور د خیر او برکت چت شي په هغه کور کې جنگ او شر جوړ شي یو کس به غلط کار هم کی او بیا په قسم باندې ځان بچم کی نو بل ځکه بیا غ کار کړي بیا به ثبوت شي بیا غ کار کوي بیا به ثبوت شي نو دا دروغ چې په کور کې ویل کېږي یو بنده غلط کار کوي او بیا په دروغو په قسم باندې ځان بچ کوي نو دې سره کور خرابېږي ځکه یو کس دروغ وموي یو کار غلط کو دا تا کړی نه دا ما نه دی کړی تا کړی دی ما ته پته ده قسم په خدای چې ما نه دی کړی اوس بل ځای نه په ثبوت شو چې دا خو د کړی دی دا خو دروغ وي او په دروغ یې قسم وموخه نو یا ساده د دغه انسان نه د خلکو اعتماد باسي یا که دی هر څونه قسمونه خوري خلک ورته وایي ته د دروغو په قسمونو عادت یې او ته خورې قسمونه زه ستا په خوله نور باور نه کوم بس خبره ختم نو د کور هغه اتفاق چې هغه خراب شي په کور کې چې دروغجن راننوځي په کور کې چې ته په دروغه قسم خور راننوځي نو هغه سره د کور اتفاق خرابي نو دلته کې الله رب العزت مله فرمایي چې تاسو په کور کې د دروغو په قسمونو باندې ځان مخلاصوئ خپل کردار خپل اقوال خپل گفتار خپل عمل دا ټیک ساتي نو دروغ له باجت نه راځي د دروغ قسم له باجت نه راځي چې په طبیعت کې فساد پروت دی نورانیو کې بیا په دروغ او په قسم باندې ځان بچ کړي نو ولا تجل الله تاسو مگر سو الا لرا اور زکن دال لی ایمانکم دخبل قسمونو د پاره ان تبرو چنی کی بن کوي دې ځکه دوا معنی دي يا معنى أن تبروا أي أن لا تبروا وأن لا تتقوا وأن لا تسلموا بين الناس کنه مخالف وي د نیکي زمانہ نه ده کنه وایي تا سره مې خو کړی دي نو وایي هغه راته په بدو راګرځېدلي شي قسم مې خوړلې دی چې نوره وچا سره نیکي کو نه کوم داسې وایي بعضې خلک کنه قسم مې خوړلې دی چې نور به تقوا نه کوم بس نور به زم دغه شانتي ګرځم ګوره چې څونه ګناهګار خلک دي نو هغه خو خوشحاله دي چې موږ څونه د نیکۍ کارونه کوو نو لګېري یو یاره قسم مې خوړلی دی چې نور به دوه کسو تر منځ روغه رانولم ښه چې څونه زه دوه کسه روغ کړم هغه خپل منځ کې روغ شي ماتې د منځ وباسي نو ته پکې څه کوې نور روغه دی وکا روغه دی دی نو چې د دوی خپل منځ کې اتفاق جوړ شي کنه نه استراب او پریشانی ختم شي نو ته پکې څه کې نور نو یې را قسم می خوړلې دي چې نور بس تو کس نه روغه ونه نو الله وایي که قسم دې خوړلې دي نو دا قسم د نیکو د پاره ډال مې جوړو قسم دې مات کو دا غي کفاره ورک او یا دا مطلب چې مه ګرځوي الله لره ډال د خپلو قسمونو ان تبرو چې موږ خو ډېر نیکان یو وتتقو یره موږ ډېر پرهېزګار یو وتسلیو بین الناس او قسم خورې چې یره زه خو ټول عمر مې دا کوشش دی چې زه دوه کسه روغ کړم او کوشش دی دی چې دوه کسه همتا وران کړي نو د څه مکوه چې کار دی یو کړی نه او قسم باندې ځان له ثابتې شي زه خدا کار کوم او زه تقوا کوم قسم په خدای چې زه کوم تقوا دار قسم په خدای چې زه کوم پرېزګار نو الله والله چې سميون اوریدون کې دی علیم پوی دی الله خو ایستره درو او الله ستاسو دروغ په دې قسمونو باندې پوی دی لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله باللغو په خطا سره په ایمانکم تاسو په قسمونو کې ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما په قسمونو باندې قسمت چې قص کړی دی قلوبکم زون تاسو څه مطلب د قسم درې قسمونه دي یو ته وایي یمین لغوه چې دا هسې د خلکو عادت یې قسم دی او قسم دی او خدای ګو خدای ګو نو په دې باندې د تس اراده نه خو هسې عادت وي نو په دې څه کفاره نشته او څه ګناه خو عادت ښه نه دی کول نه دي په کار داسې قسم او دویم ته وایي یمین غموس چې بنده ته وته وې د فلانې کار تا کړی نو دا وای قسم په خدای که ما وکړی هغه ولې خو کړی وي غټ قسم به په خوري نه دا خو ما نه دی کړی نو په حال کې دې په یو کار باندې قسم وخوړو دې کړی وو او دا چې منکر شوانو دا چې قسم د دې ګناه ډېره سخته دا د دروغ قسم د ګناه ډیره سخته ده او کفاره پې نشته او دریم دی یمین منقد یمین منقد دی ته وایي چې بنده قسم وخوري قسم وخوري د یو کار نه چې زه به دا کار کوم لکه حدیث کې راځي یو بنده قسم وخوړو چې زه به ممبر جوړي کوم زه به وزیر جوړي کوم او بیا د خلکو د وایي چې لای ما مشر کوي او زما امداد کوي نبی علیہ السلام فرمایي وایي چې قسم دې خوړلې دي چې زه به منبر جوړې کم زه به وزیر جوړې کم نو قسم دې مات کړه هغه کفاره ورکا او وزیر مو جوړې کړه او که خلکو د خپل طرف نه مشر کې نو بیا به سره الله امداد وي او که ته چې ما مشر کوي ما وزیر کوي نو بیا به سره الله امداد وي او ته به ټول دا کار ته وسپارل شي بیا پتا پوښ یمین منافق دي ته چې انسان د آینده وخت لپاره یو قسم مخري دا کار وکوم او به پوره نکړي د دې کفاره څه ده د دې کفاره په سورته مائده کې بیا ذکر ده یو انسان قسم وکړي چې دا کار وکوم او بیا پوره نه کی نو دا غي کفاره دا ده یا دې باندې لس مسکینان له جامع والی یو یو جوړه دی ولا ورکی د خپل وس مطابق چې ته څنګه غون دی غشان یا دې لس مسکینان له دوه وخت روټي ورکی سببګه او یا دې درې روټي ونیسی نو کفاره اول به قسم ماته بیا کفاره ورکړي نو لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو الله باللغو په خطا سره الف وقسمونه فی ایمانکم په غرض قسمونه تاسو کې ولکه یؤاخذکم لیکن نسی تاسو به ما پاغه قسمونه کسبت پس کړي قلوبکم زون تاسو خو په قصد په دروغه قسم خوړو په په یوي او په درو باندې قسم وخړو نه قسم په خدای چې دا کار ما نه دی تا په ځان تبا کو څه دی وکړم والله والله چې الله ولې نیسی دا مو وایي چې په حال دا د الله غوونه کولو باندې بس دا د الله خو خو یو ځا پرې کار الله رضا والله پاک بنده ته مهلت ورکړي یا دې توبه وباسي یا په ګناه کې حق کړ شي والله چې الله چې غفور بخون کې دې توبه وباسي الله باندې ما حلیم برداشت ولا دی الله للذین یولون من نسائهم تربص اربعه اشهر د دې زینو لهم لسم حکم ذکر کیږي حکم د اله حکم د اله دی ته وایي اله دا د قسم یو قسم دی او دې ته ویل شي چې کله یو سړی د خپل ښځې نه قسم وخوري د ښځه خاوند روان شي د خزه خاوند وانه شي او قسم وخوري سړی خزه ته چې قسم مې په خدای چې درجه بدل نه شم کورواله ور سره ونکم نو د دې څو اقسام دي یو قسم پکې دا دی چې وخت مقرر کیو وخت مقرر کی څلور میاشتې دویم قسم دا دی چې وخړو مقرر نه کی بس قسم دې په خدای چې خواله بنه درځم دا خو یو غټ اقسام دي او یو دا دی چې د سلور میاشتو نه کم وخت مقرر کی او یو دا چې د سلور میاشتو نه زیات وخت مقرر کی نو کوم یو سړی د خځې نه قسم وکړو زه به تا نه نظر کوم او بیا د وخت نه مخکې څلورو میاشتو نه مخکې دې ښځې ته رجوع کوي نو نکاح یې په ځای پاتې شوه او قسم چې د کوم مات کو به د هغې به کفاره ورکړي او خزه ولا پاتې اوس که چرته کې د دې خزه سره په دې قسم باندې سلور میاشتې تیر شي او دې سړي سره نه خبرې وکي او نه سره پرواله وکړي نو دا خزه د سلور میاشتو نه بعد په یو طلاق باین باندې طلاق شو کوم طلاق طلاق باین طلاق باین هغه طلاق ته وایي چې طلاق بیان دا روان دی چې هغه چې بیا اسی تش دخلی پر رجوع باندې خځه واپس نه خته کیږي بلکې دا غي د لپاره و تجدید نکاح کوي نکاح به دوباره کوي نو خځه څلور میاشتې چې تېرې شوې اوس که دی وایي چې دا زما ښځه ده او زه ښځه کوم وایي بخیر دی بس چې څو شوه شوي دي نو دی به واپس اوس نکاح تازه کوي ویلې په خبره باندې فزر په کلا پښ دا څلور میاشتې نه بعد د دې باندې فزر ولې طلاق شو دا څنګه چې دا څلور میاشتې د خدي د قربانۍ نه د صبر یو اندازه ده لکه اته خو دا چې خدي ډیر شته دی چې هغه یې د سره واده ونکړي یا کونډي شي یا طلاق شي بل واده ونکړي او ټول عمر دغه شان تیر پروايم به باندې نه ډېرې ښځې داسې شته دی چې د خپل عزت د خپل نفس ډېر زیات خیال ساتي خو لکه دا یو اندازه وکړو په دې باندې حدیث دی یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه دې په لارو کوڅو کې به ګرځېدو د خدا عادت و چې په د شپې به په لارو کوڅو کې ګرځېدو چېرې که چا ته په رعیت کې څه تکلیف وي نو چې زه ترې خبر شم چې زه امداد وکړم نو دې ګرځېدو د اوس په لاره تېرېږي او د یو کور نه اواز راځي د یوې ښځې او هغه څه اشعار وایي ښځه اشعار وایي په شعرونو کې لګیا ده او هغه وایي ته طاب له هذا الليل وسود جوانبه وألا حبيب أولئكه فلولا عذار الله ولولا هزار الله ليس كمثل شيء لزوت يا من هذا السرير جوانب د دې خځې نه خاوند چې تللی و فوج کې او دا کور کې یوازې وه نو دا وایي وایي شپه اوږده ده او ګېر چاپېره تور تم دی والله حبیب اولایب او زما خاوند نشته زما ملګری نشته چې د هغه سره زه مشغوله شم او زه خوشحاله شم خاون پسې خپه او دا قانون دی د دنیا چې پردي خپل سړي وي خو چې نکاح وشي نو د یو بل سره دونه محبت پیدا شي چې بیا یو بل نه بغیر پاتې کېدی نه شي نو دا وایي چې له فلولا هزار الله لیس کمثلی شیء وایي که چېرې دا یاره نه وي چې د الله په شان دی شی نشته دی نو زما نکاح په خپل کړی وي او زه به خاوند پسې په خپل تللی عمر رضی الله چې دا خبرې وری دي نو پوه شو چې د دې خځې مقصد څه دی راغو بل لور د نبی علی سلام چې کومه بیبي حضرت حفصه رضی الله عنها نو هغه ته وایي وای دا نه ته پوس کو وای د یوې خځې د جما د صبر اندازه څونه ده چې مطلب دونه مدې سره چې مونږ نشو دا صبر کولی شي هغه شرمېده پلار یې ورته وایي شرمېږه مور زه په دې باندې یو غټه مسله حل کول غواړم نو هغه ورته وایي څلور میاشتې څلور میاشتې څنګه څلور میاشتې قرآن کریم کې الله ذکر کړی دی چې تر یو سړی د ښځې نه قسم وکړي څلور میاشتې او کوروالی ورسره ونه کړي نو څلور میاشتې بعد ښځه په خاوند باندې په طلاق باین باندې طلاق شوه ولې دې سړي د دې ښځې حق خراب که د سړي حق د جما شته ټیم به ټیم ونه ګوري چې ما کوي د دې خځې هم حق شته که ګوري دا د شرم خبرې نه دي دا د دې خځو او د سړو د دواړو په فطرت کې الله دی خوږي او دونه خبره ده چې خځې شرمېږي او سړي شرمېږي نو حضرت عمر رضی الله چې دا خبرې ووري دي نو لاړو او چې څونه کسانې په فوج کې لیکلي مطلب په جنگونو باندې سرایو کې لیکلي نو هغه له خاتون ولیکل چې کوم کسان تللی دي او د سلور میاشتو نه زیات شوي یا سلور میاشتې چا شوي دي ټول واپس په چټای باندې راشي چټای باندې راشي چې خپل کورونو ته وادي شوي کسان چې سمو ټول راوغوښتل او دا غیر باندې دا طریقه کې خو ده ګورې د څلورو میاشتو نه زیات په یو فوجي یو مجاهد بهر نه تیری ولی دلته خزو ته تکلیف دی خزو ته الله پاک دا یو دغه دی په بدن کې چولې دی چې دې سره خپل خاون نه شیطان خو بلی ته مخه وسوسه اچي چې خپل خاون دی نشته دی بس ځان چې تاسو بهر مختور کا نو دې آیت کې مسله دا ده چې که یو سړی د خپلې ښځې نه قسم وکړي څلور میاشتې تېرې شوې نو بس ښځه پرې طلاقه شوه دی بس واپس ښځه کوي تجدید تجدید نکاح به کوي او که ښځه کوي نه نو بس طلاق باندې دغه شوله ښځه به عدت تېر کړي او بل دا به ځي هغې سړي نه للذین استدفار دا کسانو یولونا چې قسمونو کې من نسائم د خپل خزونه طرف سو اربات اشور انتظار کول دي د سلور میاشت پورې نو سلور میاشت پوره شي بس قسم خو پوره شو کنه د خپل خزه د بیا ټیک او که سلور میاشت نه وړي دي په تلا کې باین پیو کې شو د فاین فاو په چری دای راو ګرځي دا په دې سلوړو میاشتو کې چیرې نه زما خو به د څه پریدم نه د فاین الله پس یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی بس قسم دې کفاره ورکی او چې دا کوم ظلم د خط سره کړی دی د دې لپاره د الله نه معافي وغواړي و ان زم الطلاق ګور دې چې د خځې حقوق خبره مشوکنه سړی وای ښځې ټولې جهنمیانې دي وای د خاوند نافرماني کوي نو دا خاوند چې د ښځې نافرمانه شي دی به چېرته ځي او دی به بیا هم جنت ته ځي دنیا هم د سړو شو آخرت هم د سړو شو ښځې دې ګرځي دغه نو فاین فاو کو دا سړی قرآن ته کېناستو نو دا شی به ختم شي دا ظلم به ختم شي ځکه ډېر سړي داسې دي چې هغه د سره په مینه نه پوهېږي یوه ښځه هر څونه تابعداره یو سینګار او بنه وله ګرځي هغه پې پوهېږي نه ما وایي دې ته ساجت شو نو بیا موږ وایو چې الله اوس نو دغه ملګري باندې خفه شو وایي ته به موږ دونه درانه کېدې نو چې موږ ځان سینګار کو څوک راته ګوري نه نه فاین فاو فاین فاو که چرې او ګرځل دا سړي دی په لوخو ځان فاین الله پس یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی و ان سمت طلاق او که چرې پس کړو د طلاق سلور میاشتو کې وسره ملاو نشو نو بس بیا د خزه طلاق ده نو فاین الله پس یقینا الله سميع نوري دن کې دی علیم پوهه دی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دا اوس د دې ځای نه یو لسم حکم شروع کېږي حکم طلاق حکم طلاق خبره د خرچ نه راغستې شي و که نه طلاق پورې را ورسېده دلته کې وایي چې که چېرته کې د ښځه خاوند ګزاره نه کېږي کله دا چې وي چې سړی د ښځې ټول حقوق ادا کوي خو د دې ښځې د خاوند سره نه لګي او کله دا چې وي چې ښځه د خاوند ټول حقوق ادا کوي خو د دې سړي سره نه لګي بس نه کور په یو طریقه نه جوړیږي په نصیحتونو خلک ستړي شو په جرګو ستړي شو په مینتونو ستړي شو خلک رغی او دی بیا ورانی خلک رغی او دی بیا ورانی نو که کور مې جوړېږي او د کور مې جهنم جوړ شوی دی نو دلته کې وایي چې طلاق ورکړه ښځې ته بس سړی به ځان له خپله ښځه وکړي او ښځه به ځان له بل خاوند وکړي سړی له الله د خپل طرف نه فراخي ورکړي ښځې له الله د خپل طرف نه فراخي ورکړي خو د کور نه جهنم مه جوړوئ چې په خبره دې حد ته لاړه شي چې ښځه یا خاون له زهر ورکي مړ کړي او یا خاونو لګي ښځې له زهر ورکي یا دې ډز وباسي دښمني ورته نه جوړه شي خبره به ډېره لرې ته لاړه شي که نه نو بس چې ګزاره دې نه کېږي نو رخصت وله وکړه ورکړه او په مخه یې زموږ د پښتنو معاشره کې کله یو پاکه پاک دامنه ښځه وي او سړی به په جذباتو کې لاړ شي نو یو دوه درې په یو ځای به ول درې کاڼي ورغورځي ته په ما طلاق ته په ما طلاق ته په ما طلاق اوس پنا په یو وسیله یو خدمتګار ښځه به د خاون خطابدار څه غلا به دې نه کړي څه خیانت به وسره نه کړي او هغه ته به یو ځواب درکړي کور به ورای او کله داسې وي چې کور نه به تنور جوړ شوی کور نه به جهنم جوړ شوی او سړی به ښځې له طلاق نه ورکړي پس یا خو یې ولا ډېر زیات مهر مقرر کړی وي نو دغه مهر د پاره د خپل ژوند تبا کی او یره کدا خزر نه دینو مهر ومو نو دې راخذ تنګي تنګي دې د پاره چیرې دا خزه راته دا مهر را پری دی دا هم داسې لاړ شي نو دا هم سولم دی کور کې نه جوړېږي مهر خو د هغې حق دی دا خو به ورکې مهر باندې بیان را روان دی نو دلته وایي چې که د کور نه جهنم جوړ شوی دی کور په هېڅ صورت نه سمېږي نو بس ښځې له طلاق ورکړه خو ول مطلقات طلاق دا د طلق الوجه نه دی وشه د رویې سره چې طلاق ورکړه خو دښمني ترې مه جوړه والمطلقات کې الاسلام د استغراق نه دی یعنی ټول طلاق شوی خاص بلکې د طلاق درې اقسام دي د طلاق درې اقسام دي یو ته وایي طلاق رجعي یو ته وایي طلاق باین او یو ته وایي طلاق مغلظ بیا دا ښځه چې طلاق شي نو په دې طلاق شو ښځو کې مقسام دي یو خزه ده چې هغه پیغله ده دا غي اته درې هزه ده بل خزه ده چې دا حامل ده طلاق شو نو د دې اته د ماشوم تر پیدا کېدو پورې ده چې ماشوم یې پورې پیدا شي نه دا په حمل کې دارنګ طلاق د غیر مدعول به هم دی یو خزه نکاح شوی دا کویدل شوی خلا خاون وسره ملو شوی نه دی چې دې له طلاق ورکی نو پاره خوړو عزت نشته د صورت عذاب ایت 49 نه ثابتېږي دا رنګه د کوم خوځو چړو هیڅ نه کیږي یا ډیره بډای ده یا ډیره وړه ده نو دا وای عزت چې دی هغه بیا درې میاشت دی نو ول مطلقات او طلاق شوی خوځي چې دی تر بس نه انتظار وکای بیان فسهن نه په خپل ځانونو باندې د بل نکاح نه ثلاثه قرو تر درې هزه پورې اوس دا هیڅ د الله خوخه ده په میش کې دوه ځله راځي او یو ځل راځي که د بعض خو د هیڅ دوه میاشتې پس راځي د بعض خو د هیڅ پنځه میاشتې پس هم راځي چې درې هیزه پوره شي ښځه طلاق شوه یو هیز شو ماش پس بل هیز شو یا دوه میاشتې پس بل هیز چې درې هیزه برابر شو بس د ښځه د عزت نه خلاصه شوه او چې څنګه یو کونډه ښځه په عدت کې ډول سنگار نشي کولی د کور نشي وته به ضرورت نو داسې په طلاق شوی ښځه هم نو ولا يحل لهن او روان دي دي ښځه لپاره ولا يحل لكم دې خزه ته حکم کوي که چې ته په خېټه دې بچي وي نو ظلم ونه کوي چې د نکاح د خاطر دا بچي پټ کې چې زما په عمل نشته چې زه ځل بل واده وکم نو اوس په خېټه به بچې بل چا سره ویسي د خپل پلار نه محرومه کې او پردي سړي سره به حصدار کې نو دا ظلم مه کوه خپل پلار یې ښه دی چې هر څه ورسره کوي نو ولا یحل روان دي رهن دي ښځو دپاره ان یکتمنا دا چې پټ کړي ما هغه حیض یا هغه حمل خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن د دوی په رحمونو کې خاوندان د دې ښځو احق و ډېر حقدار دي بردهن په واپس اغستلو د دې ښځو فی ذالک پرې طلاق رجعي کې ان ارادو کچر اراده وي د دی اصلاحه د کور د جوړولو اصلاحه د کور د جوړولو ما مخکې وایي چې د طلاق درې اقسام دي یو ته وایي طلاق رجعي دویم ته وایي طلاق باین او دریم ته وایي طلاق مغلظ طلاق رجعي دي ته وایي یو سړی ښځې ته یو طلاق ورکړي لکه اکثر دا سړی ښځې ته وایي که نه وایي ته ما د پلار په کور بنده کړې او وایي که پلار سره لاړې نو په مو به طلاق یې ٹھیک شو یو طلاق یو ورته اوس د دې د خلاصي طریقه وسی د دې طلاق نه د بچ کېدو چې دا خزا پلان پر چلاړ شي په دې طلاق واقع شو اوس دې سړی به رجوع کا دا واپس د خزا دې سړی سره د درې طلاق اختیار وکړه د یوې خزې لپاره یو طلاق تل لاړو څو پاتې شو اوس که په بله موقع دې سړي بیا ښځې ته وویل چې که پلار سره لاړې ته په ما طلاق یې ته په ما باندې طلاق یې او دا بیا لاړه پلار سره بیا لاړه کنه نو دویم طلاق هم واقع شو وینې په خبره باندې او په بل فرض دې سړی وته بیا وی چې که خځه ته بازار ته لاړې یا بل ځای کار لاړې د کور ووته نو په ما به طلاق وي اوس که تا یې ورته کال پس ویلي او که پنځه کاله او که لس کاله پس درېیم طلاق هم واقع شو درې طلاق شو او د دریو طلاقو نه بعد د سړي سره چانس ختم شي چې دا اوس زما ښځه ده په دا عدت تېری دا بل خاوند وایي په خبره پښتانه اکثر یو یو دوه دوه په دې کې په درځونونو طلاقونه برابر کړي او یې وایي دا خو یو وو نو دا یو سی او دا دو سی تا سره خو صرف د دریو طلاق اختیار دی چې په دې دریو طلاقو به تانه دا ښځه چې ده دا به جدا کړي نو چې درې دی برابر کړو نو پکې څه پاتې نو دې ته وایي طلاق رجعي چې سړی ښځې له یو طلاق ورکړي او بیا ورته وایي چې نه ته زما ښځه بس راځه نو دې کې تجدید د نکاح ته حاجت نه بس دا د ښځه شوه دا مسایل ډېر باریک ته خیال کوئ ښه دیم ته وایي طلاق باین طلاق باین باین د جدای نه دی چې سړی ښځې له دوه طلاق ورکړي یو یو وکړه کوي دی رجی وي دویم ته وایي طلاق باین چې دوه طلاق ولا ورکړي په یو ځای نو چې دوه طلاق یې ولا ورکړو نو اوس دا ښځه په طلاق شوه اوس که دی واپس د ښځې له رجوع کول غواړي نو دی به تجدید نکاح کوي ویډیو په خبره باندې نکاح وکړي او درې درې قسم طلاق ته وایي طلاق مغلظه طلاق مغلظ یا طلاق داغه طلاق دی چې په دې کې سړی خزي لا په یو ځل باندې درې طلاق ورکړي په یو ځل درې ول ورکړي یا داسې وفي وفي سره ول درې طلاق ورکړي نو دا خو اوس په دوانه طلاق شو چې طلاق شو نو بدا اوس په دوانه عمرې حرام شو دی ور سره دوباره نکاح نشي کولای صرف هغه صورت کې کولای شي چې دا خزه عزت تیر کی بل سړي سره نکاح کی هغه نکاح اصله سره کوروالیو کی کوروالی نه بعد دا سړی مړ شي دویم خاوني په خپل باندې ځان چې خزه ولا سور کی او یا دا چې چې د دې هغه خاون سره کور رانه وو هغه ولا طلاق ورکو د دې دا دویم خاون نه می د تیر کو نو اوس کدا غواړي او دا ډومبه خاون غواړي د نکاح کول شي دا یو چانس پکې شته او که څوک دا وایي ورسته بیان لا روان دی چېرې دا ښځه خو مې طلاق که پښتانه اکثر وایي ویره ما په غوسه کې ورکړي طلاق نو وایي په مینه کې څوک ښځې له طلاق ورکوي او دا هم د دې غوسې دا کیفیت دی که هم دلته د غوسې دی کیفیت ته الله وایي چې په دغه ټایم کې تاسو صبر کوئ حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ابغض المباح عند الله الطلاق د الله په نس په جایزو کارونو کې چې د الله بدې شي هغه طلاق چې د الله ګوتې شي هغه طلاق دی ځکه چې دې سره کورونه وران شي دې سره خاندانونه وران شي دې سره لوی فساد جوړ شي او د شیطان هم ډېر خوښ چې د ښځه خاوند ترمنځ طلاق وشي نو درې طلاق ولا ورکی او بیا وای اوس په ته حلاله وکړو حلاله څنګه یې حلاله دې ته وای چې یو سړی خپل طلاق ورکی نو بیا ورته خلک وایي دا دې څوک وایي دا مې په غوسه کې ورکړي وایي که په غوسه کې او که په مینه کې طلاق شي وي ها اوس به څه کوو حلاله به ورته وکړو او دا ما چې کوم حالت تاسو ته وي کنه چې خزه بل خاون سره نکاو کی اته یا مړ شي یا ول طلاق ورکړي دی نه باندې روبي خاون ته جایز ده کنه دی دغه کار دا د خپل شارټ کټ کو شارټ کټ ته داسې کو چې اوس خزه لا په عزت کیدا یو دې خاوند چې طلاق ورکړي کنه په عدت کې دا او دا خپل خاوند دلای ولګي او دې مولا ته وایي رجی وې څو څه د وته صلاح راتو خای نو هغه ته وایي را چې با شرع سره وي شریعت والا او هغه له به په نکاح کو هغه وسره یو شپه دوه تیری کی چې هغه وسره کوروالي کو ځکه حدیث کې راځي چې وایي خزه د بل خاوند نه خواږه اوسه کی نو بس بیا به هغه طلاق ورکړي نو طالب یې په نکاح کو نو دی وایي چې یاره مولوي صاحب ستا له ببل بشارې بنده سوي ورته له در په نکاح کوم که نه او مولا خاندي هي هي هي هي باشره مولا وي باشره مولا د ښځه په یو ساعت کې په نکاح شي هغه سره ورځ دوه هفته تېره کړي او نه مہر او نه عدت او نه خرچه او دس چې بل طلاق ولور کی او واپس په ورځ دوه درې کې ډومبي خاوند ته پني کوي دا حرام دي ښه حدیث کې راځي نبی علی السلام لعنت ویلې باغ سړی باندې چې څوک دا حلاله کوي او د چا د پاره کیږي دغه مولام لعنتی دي او دغه خاونم لعنتی دي او خاون خو لا څه کوي چې د جنۍ پلار او ورور بیا ګرځي چې د خور له چرته حلاله وکړه چې دا د ړومبي خاون ته روا شي نن معاشره ټول د حرامیانو نه ډکه په دې طریقه باندې فضل و طلاق ورکی او بیا ور سره یو ځای پاتې کیږي او ما خو نه دی ویلی او ما د چا د مخې ویلی او ما ته ګواه وخایه الکه چې تا ویلی دی ګواه ته ضرورت دی وای چې دا خو له روا هغه وای درې طلاق خو نه کیږي وای د یو طلاق باندې خزه د خزولای نه وته وای دا دوه لغ ولاړو وای دا بس دی دلیل څه دی دلیل دا دی چې ابو دجانه رضی الله عنه د خزه له طلاق ور راغو نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله خزه له طلاق ور سو دی ورته وی تر درې دی ورکو ها نو اوس وې وای پوی نشم چې چې خزه بیا پني کاوه نبی علیہ السلام دې ثانیت تاسو وای زمان یې ته یو ما یې دا صرف او یې روم دم کوي کوم خو وای زما د خلی نه درې وخته نبی علیہ السلام یې ته قسم خوري وای او زه په قسم خورم چې زمان یې ته یو خو زما د خلی نه درې وخته غیر مخلص وي ته قدو کور کنه وي وای کور وای نبی علی السلام ته وی چې زبستا یو طلاق شوی دی داسې ولا قاتل وګوره دې حدیث نه تاسو نه زموږ تایید کی دې کې د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تایید ځکه درې طلاق یو وګره نو بیا به نبی علی السلام له قسم سره خړلو ویني خبره باندې نبی علی السلام ته وی چې دا قسم وګدای په وره خړو ویلي وي چې به ترې یو دی او به زه ستا خپله ښځه ده دا سلسله دا شانتې را روانه وه وخت تېرېدو تېرېدو د عمر رضی الله عنه په دور کې بیا د طلاقو نه خلکو کپ جوړ ښځې له به درې طلاق ورکړ او بیا به وي دا درې نه دي دا یو دی او بس هغه بیا بیا سره خزوالي کوله نو عمر رضی الله عنه وی چې په دې طریقه خو به د معاشره د حرامیانو نه ډکه شي ځکه په چې خدای بیا راوړي کنه او په دې طریقه خو ولا معاشره د زنهونو نه ډکه شي یو سړی چې خځې له طلاق ورکړي نو د ده بیا دې ښځې سره د کېناستو پاسېدو د سملاستو د جمع څه حق دی دا خو په طلاقو سره هغه د حقوقو د زوجیت نه ووته بس اوس دا خو دا دواړه یو بل دپاره غیر محارم شو پردي شو عمر رضی الله عنه صحابه راټول کړ او اجماع یې وکړه په دې خبره باندې چې پس د دې که چا خځې له درې طلاق ورکو نو هغه به هم درې حسابي درې طلاق چې ورکو که سټپ بای سټپ ورکو څو موده پس پس او کنه په یو ځای او درې طلاق به هم درې حسابي کې خځه به بس جدا کېږي به نور به نو غیر مخالف چې دا وایي که نه وایي عمر رضی الله عنه وایي د پنځوسو صحیح حدیثو خلاف کړی یو پکې دا دی د خپل له طلاقونه ورکړي او بیا خلی او خلکو له امر واقعي دنیا پیسې وګټلې دا چې وایي چې پنځپیران سره ترجمه نه کوي نقصان د دې دغه ته کوم د دې حلونه بیا وایي د طلاق بهترینه طریقه د طلاق بهترینه طلاق طریقه احسن چې وته وایي هغه دا د سره فضل یو طلاق رجی ورکی او هغه درې هیڅ تیر کی عدت بس په خپل طلاق باین باندې دا جدا شوه بس خو چې عدت تیر کی بل خاون کولی شي او دې کې ګور دي سړي سره چانس وي دا کدا په نکاح بیا غستې اخلي نو غستې شي دویم د طلاق طریقه چې د خځې یو هیڅ تیر شي یو طلاق ولور کی که د دوی کور جوړ شو په دې میاشت کې ټیک ده کني نو دویم حیض نه بعد ولا دویم طلاق ورکړي که کور صحیح شو د سوچ موقع ته ملاو شو سوچ وکړو ټیک ده کني دریم حیض چې د ښځې راشي بس چې دریم طلاق یې ورکړي څه خطر او طلاق بدعي چې ورته وایي طلاق مغلظه چې یو دوه درې په یو ځای ولا راخلاص کړي نو ګوره دا طلاق دا طریقه خو غلطه ده او طلاق خو واقع شو په ټوپک باندې مرګ کار خو غلط دی او مرګ خو شو که نو دا د طلاق هغه اقسام او د هغې هغه طریقه نو والمطلقات طلاق شوی خزي چې دې تربص نه انتظار بکای په خپل ځانونو باندې ثلاثه قرو تر درې هزه پوری دبل خاوند ولا يحل روان دي لهن دي خزو د پاره یکتم نه دا چې پټ کی هغه هیز یا هم خلق الله چې پیدا کړی الله دې پر همونو کې دوه هیز شو د بدی باندې بد دې د بلې نکاو دا وینې تری شوې دي نه نه دا به حل وای خلک به خبر شي ان كنا كثري بدي يؤمن ايمان راوړې په الله پر رسول ایمان دي وبعولتهن او خاوندان د دې خزو د خزو په حقوق بیا خبره راغله ولهن نو د دې خزو حقوق دي په دې سړو باندې مثل الذي پشان د حقوق علیهن چې په دې خزو باندې حقوق دي د سړو بالمعروف بالمعروف په شرعي طریقه سره یا بالمعروف د عرف او د عادت مطابق چې کوم د د خزو په خاوندانو کوم حقوق دي په اوس وای چې لکه څنګه خځه باندې دا لازمي دي چې خاوند له بزان سنبالای کنه نو د خاوند هم بزان سنبالای دا باندې سړی سم ډیر رانو نه ها بس ها دا ښه خلا دا ښه غاخونه دا په بد حل دا د خیرو چټ چټ د بلان بینه دا د خپلو بنت خې چې بیا هم بدل کړه کور چې کنه ویره وای خزه مې وای ټول ورځ وای سمباله ګرځي او زما خواله نه راځي نو تعالی بس راشي زما کې درنګا د کومره د خلاص خابین نه راخېږي چې خلکو سا بنديږي نو غوې لامبه خیر دې او تودو خشوا ځان پاکوار کا پاکوال غاخونه پاکوال غونې ځان سمورا سمور د خځې بدلړ کیږي ویره وای خزه راته نګوري وای اپا ما څه کوي نو سالي ملک خو په ځان لاس وها کړه نو ولا هن مثل الذي او د دې خزو حقوق دي په شان دا غي چې په دې خزو باندې حقوق دي د سړو په خه طریقه خاون به خزي له کور ور کوي کا کورنی په کور کې او کوټا دارنګي خرج خوراک جامه پیزار دارو درمل دا وسړې خزي له کوي ولر او که د دې نه اضافي خوشحالي ولا ورکوي سړي خپله خوښه زیاتې پیسې ورکوي چکر ورکوي خوراک ورکوي سړي خپله مینه ده ولر رجال اشته سړ ولر علیهن په دې ښځو باندې درجه یو درجه د طلاقو اوس د طلاق اختیار ښځو سره نشته دې دې کې ښځو له دغه لار بنده کړه لکه بعضې ښځې اعتراض کوي ویره د طلاق د اختیار سړو سره ولې دی دا ښځو سره ولې نشته نن سبا خو سړي دونه جذباتيان شي چې په یو سات کې یو ځوا درو کی نو په دا د طلاق د اختیار لا د خرو سره وي ټول سړي به طلاق کړي یو سړي سره به خزانه وا ځکه خزه خو چې لګه خپه شي وي یا الله دې سړي له مخلاصه کې کپ مرګ کو پچو دا څه وای کنه نو کله د طلاق اختیار د دې سره وي دا خو ګور سړو الله یو ضبط ورکړي یو صبر ورکړي دی هغه صبر ډیر کوي خځه او خځه چې کمکلا نو هغه خو دانګي نو دې دې کې په خځه پابندي کې خو چې په طلاق اختیار تاسو سره نشته خړې ټوپونه مو او کته ډیره خودسری کې نو که خاوند باندې دغه حق استعمال کولو به وخپای نو علی الرجال د پاره د سړو علیهن په دې خزو باندې درجه یو درجه دا درجه د طلاق یا درجه سړې بغټه کوي خزل ور کوي والله والله چې عزیز غالب دی چې حکمت ول ذات دی الطلاق مرتان دلته وایي هغه طلاق چې رجوع پکې صحیح کیږي ها لکه طلاق رجعي یا طلاق باین نو الطلاق مرتان هغه طلاق چې رجوع پکې صحیح کیږي مرتان هغه دوه قسم دي فامساکم بمعروف یا ساتنه دی خزو په خطریکا رجوع وتوکا فلا خطری زبس او تسریهم بیسان یا آزادول دی د دې خزو په خطریکا آزادول دی د دې خزو بس چې وخت نه تیریږي نو رخصت دې چې زی ولا يحل لكم سړو ته وای او رد کوي د زماني د جاهلیت په غرسم باندې چې دای په خپل طلاق ورکو د مہر او کالی جامې به ته ټولې واغستې نه مہر دې نه رسی لکه اوس چې سړی خو له طلاق ورګي نو مہر لګیا باندې ګوري مہر نه رسی او دا خو دې غوستې دی او دا خو دې غوستې دی نو ولا يحل لكم روان دي تاسو لپاره سړو ان تاخذو دا چې تاسو واخلئ مما دا غي مال نه دا غي مہر نه اتی ته هن چې ورکړي تاسو دي خزو تاسو انت شي سورې نساء کې راځي 21 کې قنطار کډیر مہر دی ورکړي او کلک دی ورکړي دي نو چې د کور را نه هو او خزو زین د عمل بدنوري دای د نکاح په ټیم کې فزان نه کوي او ډیر ولو لیکا او یره د چا سره چې سینو په لیکي کنه چې نه څه بولی نو یو خو غډیر زیات کم مهري هغه هم نه دی پکار او یو دا د حد نه زیات چې دا خلک وته یره وای باغ وته لیکم او کور وته لیکم او کالی وته لیکم او یې د خپل ځان وته لیکم نو چې کور راشي نو بیا هیڅ کور را نشي نو بیا هیڅ جوړ نه نو الا اي خاف لكن پوښو دا خزخاون الله یقیما الله د اصل کې ان لا دی الله یقیما چې دوی به قائم نکړي شي حدود الله د احکام او پولی د الله یعنی خود خاون یو بل دا هغه ازدواجی حقوق نشي ورکولې نو کدی پوری کې چې موږ د یو بل حقوق نشي دا کولې ګناګاری کې خو نه کنه سره خو له حقوق نه ورکړي د زوجیت یا د هغه د جامه پیزار یا د هغه د غمخانه د بیماری یا خود خاون ته حق نشي ورکولې داغه د خدمت داغه د زوجیت الله یقیما چې قائم باندې کړی شي دا خزه خاون حدود الله دا قام پولی د الله نفلا جناح نشته ګنا علیهما په دې خزه خاون باندې فيما فی علیهما په دې خزه خاون باندې فيما پاغه مال کې پاغه مہر کې افتدت چې قرباني ورکی به په دې مال سره ځان د خلاصولو د خزه خاون وخت نه تیریږي کنه نو خدا خپل خاون ته وایي یا مشرانو ته وایي چیرې دا سړی دې ما پریږدي دا سړی دې ما پریږدي نو خیر دی دا مال چې کوم مهر راکړي کنه چې دام نه خلم کو د مهر نه علاوه را نه نوم څه غواړي به مولا ورکم خو ما دې آزاد کی نو ګورئ دا دې ته وایي خوله دې ته وایي خوله چې د یو وادي شوي ښځې ګزاره نه کېږي او هغه خاوند ته وایي چې زه به تا له څه درکړم او ما ازاده کړه نو دا په ښکاره رشوت ښکاري خو دا رشوت نه دی بلکې په دې باندې به دا خبره په اسانه خلاصه شي او که دا ښځه وایي چې نه زما مهر زما مهر نو دې مهر ته به رنځېږي رنځېږي سړی به هلته بل واده وکړي او دا سپېره که دوه تولې مهر یې او که پنځه وي او که لس وي او که شل یې او که سل تولي دا به هغه مهر ته زړېږي زړېږي زړېږي نو چې زړه شي نو بیا به په کالو څه کوي بیا به سره خوند هم نه کوي بوډۍ ښځه که امیل واچوي سره خوند کوي بوډۍ که بنګړي واچوي نو څه لاسونه ټول ګونجي ګونجي وي نو دا غي به څه خوند دي ته اوس په کالو څو کې سبا بمړای یا به دې وراره له پاتې کېږي یا به دې ور له پاتې کېږي مو پلا خو دې ته مړ پي کنه دا شي خبره دا چې دا کنه د په مهر باندې شرم کا چې سړی دې خزکای نه او بریدي دي نه او برزا د لمهر درکې نه مرد دی جوړیږي ته په زړیږي نو دا غي نه خدا ده چې طلاق ته نوالی ورپری ده دا مہر طلاق ته نواله بل وادو کا بل سړی بتل د دې نم ډیر مہر تر کور بدلولي کی زمکه بدلولي کی او هیڅ هم نه بچي بدی وشي بچی د انسان خپل بچی وي د ناس د ځای پیدا شي نو د پلار کراو د رور کراو د تر کراو چې تنه ستاسو څه شي نو زموږ د پښتنو دغه لانجې وي خبره پې اوږده یي اوږده یي غمه یې غمه یې غمه یې اخر پکې مړ شي نو تلک حدود الله نو دا د احکامو پولې د الله دي دا د احکامو پولې د الله دي فلا تعتدوها نو د دې نه مه تېرېږئ ومن يتعدى او څوک چې تېر شي حدود الله د احکامو پولې د الله نه نو فاولئک پس دا کسان هم ظالمون هم دي دي ظالمان اوس کله داسې وي یو سړی چې نو هغه د خزوالۍ دی بالکل لکه مطلب سړی خو نکاح چې کوي د جما د پاره وکړي کنه دا خبره وسپینه کوم خیر ده دا سړی د جما بالکل لایق نه دی د سره خو سره کوروالی کولی نشي او په معاشره کې د سړو کې دا مرض دی چې دای کله ملامت شي نو اته یو جنگ کوي چې ملامت شي بیا د جنگ کوي چې د خزوالای نه وځي نو په دای بیا سړو به ډیر راشي چې کوټې درانه نه وځي نو کړکۍ ورونه ټول وکولو کی خزه باور باندې دی وکولاوي دا ولې دا غریب یریږي چې تک سم مطالبه رانه ونه کی ور کولاو خره څه چل دی ته دا ور وای کولاو پری دی یاره دا په ما څه ډوبې راځي په ما څه چل کېږي د جینۍ غریبه زر زر یو بل ته وایي وایي په دې سړي جوړ سم چا جادو کړی دی او وایي پړه مې څه چل کېږي چې کوټې ته رانه نه وځم پړه مې څه چل کېږي پړه دې ولې څه چل کېږي قسم وایي چې د خزوالۍ نه یا یې د هلکانو سره دومره بدفعلۍ کړې وي چې د خزوالۍ نه وتی وي یا د هلکانو دا جراثیم پکې دونه ډېر وي چې ښځې ته اړه نه کېږي د قمیلوت په شان دی او هلکانو ته اړه کېږي د ته بیا د خځې سره جوړ نه راځي خځې له بیا خځه نه وای میاشت تیر شي دوه میاشتې تیر شي کال تیر شي د خځې په خوا شام نه تیری اوس په داسې صورت کې که یو خځه په خاون باندې دغه کی داوو کې چې دې ما ته حقوقي زوجیت نشي راکولې نو دا به دا چې په دې خاون رپورټو کې نو د دای په دې طلاق کې ما چې صحیح فیصله کوم شریعت ته یو زموږ د ملک شریعتونه دي زموږ د ملک قانون دی عدالت دی چې خلک په ټولو مرضي او راضي او خبرې خلاصيږي نه د شرع حکم دا دی چې قاضي به دې خځله د سړي ته به وایي چې ته نه جوړی نو سړی خو ټول مرمن کړي که نه وای نه نیمه خو دله به د علاج لپاره موقع ورکړي سلور میاشتې ته علاج وکړه که ته ټیک شوې خو ښه ده کنې بیا راشه سلور میاشتې تېرې شوې ښځه وایي چې همغه شی دی سلور میاشتې بعد بیا پر سلور میاشتې د علاج مکوله ورکړي د بیا علاج وکړو دی بیا هم ټیک نه شو خو باندې سړي علاج هم نه کوي که نه که مکلتوب یې دا وي چې مرض هم پکې وي علاج هم نه کوي او بیا ښځې سره جنګ هم کوي وایي یم ټکوي یم او ظلم دې باندې کوي خرچ خوراک هم وله نه ورکوي نو په دریم ځل به جج یې سړی ته وایي چې تاسو بیا څلور میاشتې علاج یو کال پوره شو که په دې یو کال کې سړی ټیک شو خو ښه ګنې جج به د دې ښځه او د خاوند ترمنځ چې دا کومه نکاح ده دا به ختم کړي بس ته د ښځوالۍ نه دا اوس تا ښځه نه ده کیسه به ختمه کړي دې ته وایي تنسیخ نکاح چې جج ورته فیصله وکړي چې بس تا او د ده ترمنځ هغه نکاح چې دا ختمه شوه ته د ښځوالۍ نه ده د نکاح مقصد و ښځوالي چې دغه پکې نشته نو اوس څه له خزانه بل که یو سړی د خزوالۍ نه او هغه خپل علاج کوي او خپل لمینه ورکوي نو که خزه وخت سره وخت دی نه پي کې بیا څه دغه نشته دی او که یو سړی د خزوالۍ نه دی او خپل له وخت نه ورکوي او جنگ هم کوي شرم کوي نو دی کې بیا څه شرم نشته چې خزه ته داسې سړی نه ځان خلاص کی او بل دې کې نکاو او په دې باندې حدیث دی دا خبره تخته ته وو نو مې یتعدا هغه څوک چې تیر شو حدود الله دا قام قول ذلان ان فولایک فدا کسان هم ظالمون هم دي ظالمان نو فإن فلقها پس که طلاق یې کدا خزاو پترین طلاق سره اول خو د یو د دوه خبرې وي کنه نو فإن طلقها کچری طلاق ای کدا خذا په دریم طلاق باندې نو فلا تحل له نه دا خذا له دې سړی ته دې خاون ته من بعد او پس د دریم طلاق نه حتا تن کې هزو جن غیره تر دې چې دا نکاو کې د بل خاون سره حتا تن کې ها چې دا ملاپ کی دا جماو کې امام ابوبکر معنا کوي چې تنکیه کې معنا د جما پرته ده او زوجن دې کې معنا د نکاح ده مطلب چې د بل سړي سره نکاح مو کی او بیا سره هغه کورواله مو کی په دې باندې حدیث یو صحابیه ده او هغه لومړي خاوند ولا طلاق ورکو نو بیا هغه عدت تیر کو بل سړي سره نکاح وکړه چې بل سره نکاح وکړه نو دا هغه سره کور را نغلو نو هغه طلاق ورکو هغه ول طلاق ورکو نو دی نبی علی سلام ته وی وای ایسو دې سړو په خاور سره نکاح کولې شه نو نبی علی سلام وتوی او چې ته دویم خاون سره نکاح کې نه بعد د جما کې نه بعد نو دا وتوی چې هغه په جما قابل نو بل ساده راوغستو او دا چې وتونی وو وای خدا شي مطلب د خزوالای نه دی نو نبی علی سلام وتوی چې د خزوالۍ نه دی نو چې هغه تا سره کوروالۍ نه دی کړی نو ته دې وړومبي خاوند ته څنګه راواتي نو چې کورواله د سره وکي نو دا غي نه بعد کاغه طلاق درکو یا مړ شو نو ته بیا دې لومبي خاوند ته روا کیږي کني نه روا کیږي نفاین طلقها کچری طلاق ولا ورکو دي دویم خاونم نفلا جناها نشته هیڅ ګناه علیهما په دې خزه خاون باندې ایا تراجع دا چې رجوع کی رجوع مراد ته نکاح ده ګورې ښا ان ځان نه هو کې یقین وي د دې ځانو ايو قیمه دا چې قائم به حدود الله د احکام پولیس الله وتلك حدود الله او دا د احکام پولیس الله دی یبینها اختار اختار بیانې دا د پاره د قوم یا لمون چې پوي شي نو بیا به ول رجوع کا نو چې له وخت تیر شو بیا به طلاق ورکو نو چې بیا باغې عدت تیر کو وخت به را نږدې شو نو بیا به تل خزه کا نو په دې طریقه به نه خزه کوله او نه به پرې خوده نو الله وایي چې خزه کې نن به ژوند دوامه بس پرېږدي چې ځي ومن يفعل چا چې وکړو ذالک دا کار چې نه دا ښځه پرېږدي دی ونی ساتي نو فقط ظلم نفسه په دې سره د ظلم وکړو په خپل ځان دا ښځه به کار شي ځار بدل واچي مړ بدی کی بیا به وای وای وای ښځه ظالم او زارې ولا ورکو نو ظلم خو دې سړي ځان سره په خپل کړم کنه یا به د دې ښځه لار وی یا به رور وی یا به بل څوک وی هغه براشي مړ بدی کی نه به څوک نه به دې خزه شي نه به د بل شي نو خود سره ظلم مکو حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي چې الله پاک زما پر پزړه کې ساس د دنیا نه د دوه سيزونو مینا چولی مطلب رحم پکې چولې یو النساء والطيب یو خزه یو خوشبو چې دوی باندې بس د دوی د حقوق په اړه کې بس خبرې کوم چې د خود سره ظلم مکوي قران کریم کې الله رب العزت د خود په حقوق باندې باقاعده صورت را لګل سورې نساء دا خود چې لانن د قران خلاف شروع کی ویره وی ترجمه په کې چاره وستي دا خود خو ټولې چې د کور د کار نه پټیږي نو یل تلاړي شوی کی و ظالمانو نو تاسو څنګه د قران خلاف کوئ په کار دا دی چې تاسو په خپل کې نه خپل لونه خپل نسای خپل انګندې خپل خپلوان وته کې نه وي چې خپل حقوقو نه خبر شي قران تاسو له څو حقوق درکړي دي ولا تتخذوا تاسو منسای آیات الله یې سنت الله حسو په ټوکو سره خزه چې ته د خزه کې ونی پری دی بیا بزان مړ کی کور والا به پتا داو کی زم د خزه مړ کړی دا بچیل دا واچي او یا بل نو تختی بل چا سره نو بیا شرم بدیم شي خدانه چې په وخت آزاد کی ولا تتخذوا تاسو منی سره دون د الله زما په ټکو سره واذکروا یاد کړئ نعمتونه د الله چې په تاسو باندې کړی دي او ما انزل او هغه چې را لېږلي په تاسو باندې من الکتاب د قرآن او د سنت نه یعظکم به نصیحت کوي تاسو په دې سره دا د الله لوی نعمت دی چې الله تاسو له قرآن او سنت را لېږلي دي او سامان دې ته پکې واضح کړی دي شرط ختمېږي او چې په کور کې شر ختم شي دا یو لوی نعمت وي نو تاسو ولې ځان له شرونه پیدا کوئ واتقوا الله یریږئ د الله نه والمو پوه شئ والمو والمو دې صورت کې بیا بیا ذکر کیږي والمو پوه شئ ان الله یقینا الله بكل شيء بار یسز باندې علیم پوه دی مخکې خاونو اوس خو طلاق شوی ده کنه مطلب دا چې کدا خزه عدت تیر کی په طلاق کې راځي کی نو اذا ترازو کله چې راځي وي بینم په خپل منځ کې بل معروف په خطرېکا قانون شرعي سره حلال نه د مراد پرې ښه سبای بل څه لپاره نکاح ورکې چې سره تاسو ده کی نو ذالک دا کار یو ځل نصیحت کول شي په دې باندې اسو چې وساس نه یؤمن ایمان وروړي بالله په الله باندې ول یوم الاخر پر زرستنه باندې د ایمان تقاضا دا ده چې په قران باندې عمل وکړي چې ته عزت کې نو چې انسان قران ته کینی عزت کې نو په احکاماتو باندې عمل وکړي کنه چې وته کینی نو عزت کې نه په احکاماتو غوښه عمل وکړي ذالکم ذالکم دارنګ کېدل تاسو اسکالکم د صفای د ستاسو لپاره واطهر او د معاشري صفای د ستاسو لپاره او د قران او سنت په احکاماتو چې عمل کوي نو به دې صفا کیږي او معاشره به دې صفا کیږي د معاشري نه ودا زناکار هم کمیږي د معاشري نه ودا حرامیان هم ختميږي چې په قران او سنت په عمل شي کنه والله يعلم ولا پويږي وان ته لا تعلمون تاسو نه پويږئ والوالدات يرجعن اولادهن حولين كاملين دا اوس د دې ځای نه دولسم حکم ذکر کوي د رضاعت د حکیم ذات کتاب دی او د پیدایش نه راوالي تر په پورې خبرې کوي د پیدایش نه راوالي تر مرګ پورې هغه احکام او مسایل ذکر کوي او دې کې دا خبره ذکر کوي چې چېرې یو وخت طلاق شوه او دا غي سره د په یو بچیو لکه دا ودی ماشوم ته څونه پي ورکړي څونه مودا نو ول والداتو طلاق شي ویمن دي چې دي یور ځانا پي ورکړي اولاد هن خپل اولاد ته حولین کاملین وکاله لمن ارادا دا دا غچا د پاره دی ارادا چې اراده وي یتم رضا چې پوره کی مدد دی ورکولو دې ځای کې حکم د طلاق ښځې دی چې یوه ښځه طلاق شي نو دا به مجبورولی شي دوه کاله پورې چې د خپل ماشوم له پای ورکړي او د دې نه علاوه چې یوه ښځه طلاق نه ده نو د هغې د ماشوم د پای موده چې ده دوه نیم کاله ده سونه دونیم کاله دا د امام بونیفه رحمت الله علیه په مسلک کې او امام شافعي وایي چې د په موده دوه کاله ده د امام شافعي مسلک دا آیت د سوره بقره ده او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک چې دی هغه د سوره احقاف آیت دی دلته کې ډیر شمیرته ذکر شوی هم له وفصاله 30 شهر چې د ماشوم د پيو نه پرې کول او په لاس کې لګول څو میاشتې دي دیرش نو دیرش میاشتې څومره وخت شو دوه نیم کال نو دوه نیم کال به یو ماشوم له پي ورکولی شي د دوه نیم کالو نه بعد مور ماشوم ته پي نه شي ورکولی دا پې ګناهګارېږي ها که مور بیماره ده یا ماشوم باندې د مور د پي بد راځي نو بیا د وخت نه مخکې هم د پيو نه کټ کولی شي خو بوده چې د دوه نیم کاله ده پخوا به ښځو ماشومان له تر ډېره وخته پورې پی ورکو د دریو کالو به شو د څلورو د پنځو پورې خواړه به دونه لوی شو چې روټۍ به هم خوړی شوه روټۍ به ورسره وه دی نه به یې چک ووهلو بیا به یې د مور د سینې نه ګوټو خوړل کله را به وړو کې بلو به کولې مور بچنا سو بس د چیرو کې ورې بتاو درې نو د سر به ته پوس کل به ولا نو د پي مده چې د تونیم کال راخه ول وارداتو طلاق شي مې دي چې دی په باور کوي په اولاد ته حولې نه کاملې نه دوه کاله دا طلاق شي خو دې ها سورې احقاف ایت 15 کې وهم له وفصاله 30 شهر نو لمن دا دا غچا د پاره دی را د چې را دو کې یتیم رضا چې پوره کې مدد دی ورکولو وعلى المولود له او شته دې پرې د ماشوم پرې پلار باندې مولود له نه مراد پلار دی د دې ماشوم چې کوم پلار دی نشته د ماشوم پرې پلار باندې رزق هن جامع ورکول دی خصوصا رزقهن روټي ورکول دي خزو ته ورکي سوتهن جامي ورکول بل معروف پر رواجي طریقه دلته کې شرعي طریقه نه ده مراد بلکې رواجي طریقه مراد ده چې په دې ملک کې رواج د کمیس پرتګو د لپټي دي دا شان جامي ورکړي دا نه چې ملک ته پښتو دي او خزو چې نه مال پینټ راوړي او مال به ساړي راوړي نو چې په رواج کې کومې جامې خلک غوندي دلته نو هغه شانتي جامې به د ښځې له ورکوي اخطار شو یخني شوه ګرمي شوه دارنګې روټۍ دا اوس د دې هغه مزدوري د دې هغه حق دی نو لا تکلف او تکلیف کې بنا چولې کېږي او نفس لیکن په قدر د طاقت دا غي وسړی غریب دی نو دې خځې له به عام اوقاتو کې چې څنګه دال ساک خلک پخای هغه شي به خرچه ورکوي او که نه سړی مالدار دی او ورسې کېږي نو ډېرې دی ورکړي نو لا تزوار را مور سرر باندې شي رسولی والدتون مور ته بې ولدها په سبب د بچي د هغې چې پلاري وایي چې نه زه دې دا خپل بچی راولم او زه وله د دې ښځې پای نه ورکوم نو مور خفه کېږي که نه اکثرې میندې داسې وي چې خفه کېږي وایي زما بچی دی زه وله پای ورکوم او ډېرې مې د په پیسو پي ورکوي او دی به وایي نه خپل بچی دې راولم نو څه چې خپله مور نه نو د بچي سالي نیا په هر څونه خوږمه شي نو ګوره یاد ساتئ مور چې د بچي کوم تربیت کوي نیا نه شي کولی مور چې په بچي کوم خپه کېږي او کوم تربیت یې کوي هغه چې ترو نه شي کولی ګورې د بعضې خلک د انګور سره وران شي د رندار سره وران شي نو نور ته بد ښکارا کې ښکارا کې نه تر دې چې هغه د یو ځوا دریو هغه د خو بچي دا وته وي اروري دا پری د نه دا بچي د ذمہواري زما ده او طالب زه بل کوم دا بدل لوبوم نو څنګه ماشوم چې به مور لوي شي به پلار انا سم غوښوري وي دا کوم ماشوم چې د خپل مور پلار نه علاوه د دنیا نیکه په دې دغه کې لوی شي ګڼه دا سم غوښورې وي ځکه خو د سره سړیتوب نی ځکه نیا نیکه به ماشوم خفه کېږي هغه خو د نه مه کوئ نی وایي او خپل مور پلار خو د سم مضبوط غرب وباسي هغوی خو بیا بې سرتوب ته نه پرېږدي د ماشوم تباه او برباد شي دې وجې نه څونه چې صبر کېږي څونه ګزاره کېږي نو خلک بغیر د مور نه به د ماشوم سهل وي بغیر د پلار نه به د ماشوم سهل وي نو ولا مولود له او نه په پلار ته تکلیف ملاويږي به ولدي په سبب د بچی دا دی ولا مولود له بولده لار ته به تکلیف نه ملاویږي دغه د بچی په سبب لکه مور وای چې دې ستادي بچی له پاین ورکو نو د ماشوم نه سره فوټبال جوړې چې یو ته ورځي بلې بل ته ورځي وعلى الوارث مثل ذلك اوس دا خبره ذکر کړي که چېرې د دې سړي ښځې له طلاق ورکړی دی او د دوو کالو نه مخکې مخکې د دې ماشوم د پلار مړ شو نو ښځې له به دا جامه بې ځار څوک ورکوي نو وایي چې دلته کې د دې سړي چې کوم وارث دی پلار یې دی یا رور یې دی د ده چې کوم مال ورته پاتې کېږي نو دی به پکې بیا دې ښځې له دا جامه بې ځاره او روټۍ ورکوي وعلى الوارث اشته په وارث د دې مړي باندې مثل ذلک د شانتي احکام نو فین اراده کچری راځو کې دا په خبر چې سال د دینه د پرې کولان درازي پر ځمتیا سره تو کال نه مخکې د ماشوم د پوی نه پرې کوي وتشاورین په مشورې سره نه فلا جنا علیهم انشته سره په دې ځوان باندې وای نارتم او کچری راځه لری تاسو دوس بل حکم ذکر کوي فرض که فرض که کدا دي شي چې د مور د پي خراب دي او یا په ډاکټر منی کړی دي چې د خپل پي وته دي ماشوم له نور کې اوس بس کېږي یا د مور سمرز دي او د پي ماشوم ته نه دي خنو بیا نو بیا بل خزه تاسو نیوي شي دغه په خپل افیډری ملي نه وي د خلکو با خپل ماشومان له خزي نیوي بل پي ورکول نو وای نه راتم کچری راځه لري تاسو ان تستر جو اولاد کوم دچی رضای مور نساء خپل اولاد ته نه فلا جنا علیکم نشته پتا سو باندې سګنا اذا سلتم کله چې اوس پاره تاسو ماغه پیسې آتے تم شیر تاسو اراده کړی وي د ورکول داغه فیصله کړی د ورکول داغه پردای خطو ده کنه او دا زر په پیسو باندې خبره وکړه چې ته به زما ماشوم له پای ورکې او زه به تعالی پیسې درکوم نو چې په پیسو دې خبره وکړه نو اوس په له پیسې ورکې نبی علیہ السلام فرمایي مزدور ته داغه مزدوري داغه د خپل د چیزونو مخکې مخکې ورکړه په پاتې کار کې بچا نه خولوځي یا بنوسي مطلب دا چې بچا دی یو کار وکړو اجز غریب بنده دی خپل مزدوري ولا فورا ورکو دا نه چې دا پیسه کوي او دا پیسه کوي باید خلک جامې وګنډي درځي له پیسې نه ورکوي دا پیسه کوي نو پوره تا په لږ سره جوړه غستې شو ته دا 1500 روپۍ درځي ته نشي ورکول ولې ټال مټول کې ظلم کې خیری بدلو کې نو سزا څه نقصان به درته ورسېږي نو هر مزدور ته د هغې مزدوري فورا ورکوه چې څنګه دله کار وکړي نو ورکوه هغه که داسې چې تا سره ني او هغه درته صبر کوي نو بیا ټیک ده خو ته ظلم مه کوه نو ما ته ته ماغه چې فیصله کړی تاسو دا ورکولو دا غي بل مارو په رواج طریقې واتقوا الله او یریږئ د الله نه والمو پوه شئ ان الله چې یقینا الله بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدون کې دي تر دې ځای پورې د کورنۍ په اصلاح کې هغه دولس احکامات ذکر شو نور به ان شاء الله سبا لوي Thank you.